الله تعالی دې تاسو مونږ له علم د قران راکړي الله دې خفهم راکړي الله دې زموږ سينو ته راسخ کړي او الله دې تاسو له نور ته ورسي الله دې تاسو کورونو کې خیر کړي الله تعالی دې تاسو د جهاد قبول کړي او الله تعالی دې طالبانو کل مشکلات حل کړي الله دې وللوي وسعت ورکړي الله دې ول صبر قناعت ورکړي الله تعالی دې علومو کې برکت واچي الله دې مونږ ټول له استقامت راکړي الله تعالی دې مریضانو ته دعا وکړي ټول له الله شفا کامله ورکړي مسافرانو ته دعا وکړي الله تعالی دې د هر فتنه بچ ساتي زمونږ دې کلی کې یو کس مړ شوی دی د الو خېلو کې دعا ورته وکړي الله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 او ثابته ده نو اذ قال ربک دا د دې لپاره چې الله تعالی فارشي باندې عالم دی دا اوس فضیلت ته تفضیل ده هغه نوع د انسان ته په انواع عقلاء باندې عقلاء خو پیریان ملائکی دي لیکن فضیلت ورکی الله نوع د بنی ادم لا په نوع د ملائکو او په نوع د پیریان باندې نو فضیلت دا ده چې ابتدا وګوره دی ویل قال ربک یاد کا پاوغه کې وی رب ستا ملائکو ته انی جاعل ذکر دون کې فی الارض پدما کې خلیفتا خلیفہ اتی د پاره د مغاد مبالغه ده لوی خلیفہ ګرځوم نو خلیفہ ګرځوم پدما کې ملائکو اعتراض وکړو ملائکو اعتراض کو قالو وی ملائکو اتجعل فيها ایت ګرځوي په دې ځما کې من هغه څوک یفسد فيها چې فساد بکې په دې ځما کې ويسفك الدماء تو یوب ویني قتلونه بکې نقصانونه بکې برباد بکې ونحن نسبح او منګه نسبح ذاتک تسبیح استاد لره پاکی بیانو دا سالره بحمدک متلبسین بحمدک چې متلبس یو په حمد ستا سره موږ استاد ذات صفات هغه بیانو او موږ تسبیح او تعالی متلبس یو په حمد ستا ونقدس لك او پاکی بیانو تعالی د شریک نه د ولد نه د عجز نه وغيرها نو موږ صفات فنقول ان مستحق لك دا پاکي تا مستحق او تعالی پاکي بیانو نو دې د ساجت دی قال الله تعالی ورتوي اني اعلم زه عالم يم ما لا تعلمون پاغه چې تاسو نه عالمان ما ته پته تاسو نه عالمان لا تعلمون فيه واظهره لكم عذاب ظاهر کوم تاسو ته تب تاسو ظاهر کوم نو دا تاسو ظاهر کوم او لابودی د خلیفہ نه چې خلیفہ اوته خلیفہ وي طالبانو نو معنا کوم وعلم ادم الاسماء او خل الله تعالی ادم علیہ السلام ته ادم علیہ السلام ته الاسماء نمونه الاسماء كلها ټول نمونه د اشیاء ټول دا نمونه ورته وقول دا سچي دنیا کې دی دا ټول نمونه ورته وقول ذکر راضی بدلتا دې سره ویلګیای لگاو بی ثم عرضهم على الملائکه بیا پیش په ملائکو باندې فقال ملائکه وی انبئونی وی الله تعالی ملائکو ته انبئونی خبر را کوي ماته الله ورته ما ته خبر راکې یسماء هؤلاء په نمونه دي چې دونو مع الفوائد سره د فوائدونه د دې نمونه سدي فائدې سدي ان کنتم صادقین کې تاسو صادقان پس کې صادقان یې فی پدې کې پدې حکم کې صادقان یې چې لم اخلق خلقا اعلم منکم چې زه به پیدا نکم یو مخلوق چې هغه عالم دي تاسو نه دی ویلي کنه زمونږه لا دی دا ځان سره ویلي لن يخلق الله خلقا اكرم عليه منا دا الله په مخلوق پیدا نه کی چې هغه معززي په الله باندې زمنګ نه منګ ډیر معزز یو پاک یو نورانی مخلوق دی بس زر د الله پاک پاکی عظمت بیانې تسبیح وای بس نو دی دا وی قالوا وی ملائکه سبحانك پاکی د تعالی را لا علم لنا نشته د علم من لرا لا علم لنا نشته علم من لرا ګور په خپل د ملائکه اقرار راغی لا علم لنا نشته د علم من لرا الا ما مگر هغه مقدار هغه مقدار علمتنا چې تا خېل دې مونږ ته تا مونږ لرا کړې دې د قرات علم نور خو مونږ ته نشته دې مونږ په دې سي زونه باندې نو یو پویا انك انت العليم الحكيم انك فتيسر تجي تعليمي او حكيمي تعليمي په دې اشیاء په نمونو په فائدو حکیمی حکمت والتی چې دې کې څه حکمتونه دي انك انت العليم الحكيم پوری دا وای او طالبانو سوال دا دی چې الله تعالی ملائکو سره صلاح کړي وا مشوره کړي وا ته په خطبه کې وای لا مشیر له ولا وزیر له ولا ند له نو دا الله تعالی مشوره کړو ملائکو سره دا خدا ته معلومیږي لکه الله تاسو کړو د ملائکو نه هغه ورته وینا دا چې نوع پیدا کوم من به تر یو من ستا تسبیح او تنزیه و نو دا خو مشوره شو نو الله تعالی خو مشوره کړو ملائکو سره نو دا تفسیر کبیر وای نه مشوره الله تعالی نو کړی ملائکو سره الله تعالی نه ملائکو ته ویلیو نی ور سره مشوره کړی دا صرف ما او تا ته تعبیر وکړو په طریقه د سوال او د جواب سره تا موږ ته تعبیر وکړو په طریقه د سوال او د جواب سره تعبیر راته وکړه دا تعبیر وکړو په طریقه د سوال او د جواب نی مشوره کړې و نی ورته ویلو نی مشوره کړې و نی ورته ویلو ځکه الله تعالی مشوره ملائکو سره کوله نو ته په دغه کې بیا سا خطبه غلطه شو لا وزیر له ولا مشیر له مشیر ولا نشته دا مشوره شو کنه نو تفسیر کبیر وای نه مشوره نه وکړي تعبیر کوي الله تعالی په طریقه د سوال او د جواب چې تا او زه په پوه شو چې د ملائکو دا الله تعالی مونږ ته حال وای د اراده د ملائکو د ملائکه اراده د الله تعالی د ټولو د اراده نه خبر ده کنه نو الله تعالی د غي د اراده تعبیر مونږ ته وکړو په طریقه د دې سوال او د جواب سره ښه دا تعبیر وشو د دې یو مثال درته پښتو کې هوا یو سړی دی هغه د دې بتک نه وبس کی بتک پیژنې یو خلی کې وبتنس کی وب پکې ګرځي کنه ځان سره تاسو ورته سوای بتکې هغه بتکې نه وبس کی نو هغه نه وبوز کړي هغه داسې کړ کړ کوي هغه کړ کړ کوي کنه چې وبته نس کې کړ کړ کوي نو چې ویز کړي نو یو شاعر ته نه وبوز کړي نو شاعر داغه تعبیر وکړو څنګه تعبیر وکړو وای بتک ویل دیکانه بتک ویل دیکانه دیکانه غي وبچی ته نسکی غته وای زتا ته وایم ځوانه وبچی رانه اوس کې شوړه خلک را کوي سلا وجن ما وهي سلا وبتی اوس کې بیا پکې ابو جکی دي کنه شوړه غونته نه په میرو کې کیږي ښا میرا کې په زمیدار غ شوړه کیږي اوس دې تعبیر بتک خبره کوي نشي کولای کنه شاعر تعبیر وکړو د دې د دې کړ کړ چیرې دې بم دا وای دې بم دا وای د دې مقصد بدای نو الله مونږ ته تعبیر وکړو د ارادې د ملائکو په طریقه د سوال او د جواب سره تعبیر ته ندار او باثقه نه الله مشوره کړې و اني ورته ویلو نه الله ویلو ني ورته مشوره کړې و تاسو په دې خبره پوه شئ دا یا ساتي الله تعالی مشوره نه وکړي ښا نو بیا خو مشیر له ثابت شولا اته خو نفي کې لاغي نو څنګه مشوره کړې و دا صرف مونږ ته حال وی د تعبیر د اراده د ملائکو په طریقه د سوال او د جواب سره خیال شریف تمراله دا یا ساتي اوس اس قال ربک للملائکه او رفسا ملائکو ته انی جاعل ذکر زون کې فی الارض خلیفتا خلیفہ نو خلیفہ ګرځو نو بنی ادم د الله تعالی خلیفہ دی دا ټول وی بنی ادم د الله خلیفہ دی نو الله تعالی لره خلیفہ چرته دی خلیفہ خو د بادشاہ خلیفہ د امام صغرا کبرا د دواړو خلیفہ چې هغه نیوی چرته دی نو ایته زما په ځای خلیفہ شه زما په ځای موسکو زما په ځای صدارت سنبالوا نو خلیفہ خو هغه ته وای نو الله تعالی خو غایب کیږي نه الله منزه له دا نه چې غایب شي زمونږ د نظر او د سترګو د عقل نه غایب دی نور د الله تعالی خو هر ځای کې حاضر دی الله ان الله معنا نو خلیفہ ورته وی خلیفہ خو هغه ځای ته په کار راځي چې هغه یو سړی نی او چرته بل په لذین وي ته زما خلیفہ نو په دې طریقې ورته وی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته بچ چاوي یا خلیفۃ الله یا خلیفہ الله تعالی ابو غصه شو لا تقل لي خلیفۃ الله بل انا خلیفۃ رسول الله ما اته خلیفہ د الله یم زه خو خلیفہ د رسول د الله یم زه خو د پیغمبر خلیفہ یم دا درته چاوي چې الله تعالی له خلیفہ ګرځوي خلیفہ نشته خو دلته چې وي خلیفہ دلته چې وي چې خلیفہ نو تبه دا ځای جوړ کی انی جاعل فی الارض دا خلیفہ صيغه د صفت مشبہ خپل رور ته وای یا هارون اخلفنی فی قومی خلیفہ شه ما په قوم کې ززم کوی تورتا ته ما خلیفہ شه په قوم کې صحیح شو ثم جعلناکم خلائف فی الارض تاسو می خلیفګان کوي پزما کې تاسو می خلیفګان کوي د چا خلیفګان می کوي د پلارانو د نیکونو من بعدهم پس دینا لننظر كيف تعملون ګورم چې تاسو څنګه عمل کوئ دا غي عمل مې خو قلم بند کو مې لیکو تاسو څنګه عمل کوئ ښا نو که اسی او سره وای پوی نی نو خیر دی او که دې قصدن وای چې انسان د الله خلیفہ دی خلیفہ نه دی دا یاد ساتي دا خدای یو کړه صفات د الله تعالی کې خلیفه نه راځي ښا چې الله تعالی لوي خلیفه نو ولا مشیر شته نو ولا وزیر شته نو ولا معین شته نو ولا خلیفه شته دی نو خلیفه دې کوم ځای نه راو باسو ای بوي نه دا صيغه د صفت مشبہ موصوف محذوف وباسه ورته انی جاعل فی الارض سلسلتا خلیفتا بعضها عن بعض اوس پوښوي دیو سلسله ګرځوم پزماګه کې دا سه سلسله چې خلیفہ وي بعض د بعضونه مشران بزي کشران برازي تاسو پوښوي ملائکو سوال کو اتجعل فيها من يفسد فيها دیو لدا سوال کړل سوال دا دی اوس دلته سوال دا دی دای څنګه سوال کړي ملائکه غیب دار دي دای ته د غیب پته ده نه دی ولې دا سوال کړي دی یتجعل فیها من یفسد فیها دا سوال خو د دې د دې نه معلومیږي چې دې ته د غیب پته ده سوال نه خدا معلومیږي او قران خدا غي نفي کوي نو د دې عرش باندې دا ټول د غي لیکلو په عرش باندې چې زیو نوع پیدا کوم هغه نوع به مرکبي د سنه د دوه سيزونو نه نفس او د عقل نه په مرکبي یو نوع پیدا کوم چې هغه مرکبي د نفس او د عقل نه مرکب وي نو ملائکو نظر وکړو نفس باندې نظر واچو نو چې نظر واچو چې ان النفس لاماره بالسوء نفس ډیر امر کوونکې په ګناه باندې قو انفسکم وساتئ نفسونه خپل واهلیکم نارا او د نفس دا خباثت د نفس هغه نقصانات شرارت خباثت آی ټول چې وکړو نو حکم یو کو اتجعل فيها من يفسد فيها لیکن بل غاړه ته د عقل چې کوم اوصاف دي د عقل چې کوم صفات دي هغه ته نظر ونکړ هغه یو نکتل چې د عقل کوم صفات دي په یو غاړه باندې جوتي لکه د کتاب یو غاړه دی وکتل بل نه نو په یو غاړه باندې مده جوتي کیه کنه بل غاړه مو ګوره کنه یو مسلې یو کتاب بل کتاب دا غي دغه نو دای صرف د نفس خباثت د نفس شرارت د نفس هغه ناکارواله هغه یو کته چې نفس دومره ناکاره دی او د عقل هغه اونکته نو دې حکم وکړو اتجعل فيها من يفسد فيها خا دا نه چې ملقا تقاضي نشته سلب کړو نو تشته د نفس دغه او دریم قسم بنی ادم دی دریم قسم بنی ادم دی د کی نیم صفت د عقل له ا نیم پکې د نفس دی نیم د عقل نه ا د نفس دواړو نه مرکب پیدا دی د مرکب پیدا دی نه نفس او د عقل نه مولانا روم وای ذاتهم هستادمی ذاتی بشر از فرشتانی میونی مشفخر هغه دریم قسم بنی ادم دی چې د کې نیم صفت د ملک دی او نیم صفت پکې د خر دی د خر صفت ته نفس ده نو د نفس په تقاضا کې روان شي نو د خر نه لاندې کیږي د عقل په تقاضا کې روان شي د ملک نه اوچتيږي ملائکه به خدمت کوي دا سهم حساد می زاده بشر از فرشتہ نیم یونی مجز خر نیم د فرشتو نه پیدا دی انیم د خر نه پیدا دی چې هغه بنی ادم دی لکه نفسي طاقت چولې دی نفس صفت د خر دی او دا بنی ادم کې عقل چولې دی عقل صفت د ملائکو دی لکه عقل چولې دی نو دا غدریم کې سم شوخه نو دلته کې ملائکه ملائکو یو غاړو کتلا چې د نفس هغه تقاضا د نفس فساد د نفس شرارت د نفس خباثت هغه باندې وکړه او د عقل هغه غاړه پرې خدا چې هغه کتل نو حکم یې وکړ دې ته قضا علی الغائب وای قضا علی الغائب ناجائز ده چې ته قضا حکم کې کتل لنی نو یتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء پوه شوي په ونحن نسبح منغ تسبيح وذات تعالی نو چې دغه تیر شو لما لابد هر کله لابد دې د پیدایش د آدم علی السلام نه ولي ذکا حدیث کې راځي قدسی حدیث ته كنت كنزا مخفيا زوم یو خزانه پټه الله خو چا نه پیژند وم زه یو خزانه پټه فارت ان اعرفا نو ما اراده وکړه چې او پیژندې شم او می پیژنې فخلقت الخلق نو پیدا مې کوم مخلوق پیدا مې کوم مخلوق ملائکه پیدا کړې پیریان پیدا کړل آدم علیہ السلام پیدا کو فخلقت الخلق پیدا مک مخلوق اس مخلوق نو که الله پیجنی نو کمال ترتی او که الله نه پیجنی نو تاترین ترتی د دلته کې وعلم ادم الاسماء او خل الله ادم علی السلام ته وعلم اوخل الله ادم علیہ السلام ته الاسماء كلها نمونه د اشیاء طول طول ورته وقول ثم عرضهم على الملائكه بیا پیش کدا نمونه په ملائکو فقال وی وی انبئوني خبر را کوي ماتا الله ورته وی ماتا خبر را کوي باسماء هؤلاء په نمونه د دې سيزونو مع الفوائد سره د فوایدونه ان کنتم صادقین کی تاسو صادقان او بعضی وای نه الله اخل ملائک آدم علیہ السلام تا اسماء خپل خپل اسماء ورته وقول نو دا الله خو ډیر اسماء دي ډیر اسماعي دي هغه ورته وخول نو دا غي په برکت دا ټولو پیجندل د دې داسې زونه فائدې ده دي نقصان ده دي د دې څه فائدہ ده توت شو بیکار شو تعالی شو رکیبای شو حدیث کې را دي رسول پاک وای دا ورته وغل حتى القطعه والقطيعه دا تعالی دا رکیبای ده د کاسه ده د کې به ډوډۍ خوري دا ټول ورته وقول ښا نو ځای چې ورته وقول هرګه نو دا هغه اسماء په برکت یو پیجندل یا د نمونه د دې اشیاء ورته ټول خل نو الله وی ما ته خبر راکې په نمونه دې کې تاسو صادقان دې ساقیه تاسو کې صادقان دي ملائکو کوم کذب ویلو ملائکو ځان سره دا ویلو لم اخلق خلقا اکرم علیه منا الله بداسي مخلوق پیدا نکي چې هغه معزز وي ګران به په الله باندې زمنګ نه زیات نشي پیدا کولی زمنګ نه زیات نشي پیدا کولی زمنګ معزز ولي خوراک نه کو اسکاک نه کو بیا د بیا د سکی ګنا او بس لګیا یو شب روز د الله تعالی ذکر کو د الله په تسبیح تنری باندې لګیا یو نو زمونږ نه زیات مخلوق په څنګه پیدا کی دا د ځان سره ویلو ملائکو نو الله خو په اراده باندې عالم دی کنه استوا علیم بذات الصدور علیم نه په اسرار د سینو باندې رازونه د سینې ورته معلوم نو الله وی شابه دې خبر کوي خبر را کوي ماته ملائکه عاجز شوي قالوا ملائکه سبحانك پاکي د تعالی نزهت تنزيها منګه پاکي بیانو تعالی رب پاکه سره عن ان تخلقوا خلق عبثا چې ته پیدا کی او خلیفہ او عبث دی ویغه منګه سوال کو تانا د استفسار منګه تا نه سوال کو چې مونږ ته فائدہ حاصل شي مونږ ته علم حاصل شي لا علم لنا نشته علم مونږ لرا د دې نمونه پاشیا او باندې مونږ نه پويو الا ما مگر هذا علم الا ما هغه مقدار هغه علم علمتنا چې تا خیر دې مونږ ته تا چې مونږ له څومره علم را کړل د قرات معلوم دې انك انت العليم الحكيم فدې سره تعلیم او حکیم تعلیم په فواید د دې سيزونو په نمونه د دې سيزونو او حکیم په حکمت هر یو سیس کې ستا حکمت دی د دین معلومه شو طالبان لا علمي د نوع ملکی لا علمي په خپل معلومه شو کنه لا علم لنا اقرار یو کنه المرء يؤخذ باقراره اقرار یو کنه ثابت شو وهو بكل شيء عليم دا الله تعالی پر شی باندې عالم ثابت شو کنه چې الله تعالی پر شی باندې عالم دی پار سیز باندې الله ته علم دی الله دای قدرت لري نو دا لا علمي در دې پوری د نوع ملکی ثابت شوا او ثابت شو دا خبره چې هو بكل شيء عليم چې پیدا شو الله تعالی او ته آدم علی السلام پیدا کما د ته پیدایش کی څه کړي وا بلر قال وی الله تعالی یا آدم اے آدم آدم ته آدم ولي وای راغخت شوی من ادیم الارض د طول مخدز مکنا من ادیم الارض د مخ د ځمکې نه راغښتې شوی دا مخ د ځمکې داسې ټول راغونډه کړه او ابن عباس وی قبر د آدم علی السلام په مسجد خیف کې په مینا کې دی تحت مناره الوسطى مسجد خیف لاندې د مناره وسطا په مسجد خیف کې په مینا کې دلته قبر دی او آدم علی السلام خلق آدم يوم الجمعه بعد العصر پیدا کړو آدم علی السلام روز د جمعه پس د مازیګر نه مازیګر نه پس ولې پیدا کړو بس اخیری دی دنیا بروانیږي اخیری بنی ادم باندې د دنیا بروانیږي هغه ته اشاره ده چې وخت به لګوي او حج کړو آدم علی السلام سلوي حجونه کړیو من ارض الهن د زمکه د هند سرندیب ورته وی یو جزیره د وړاونته هغه کې اوسم د آدم علی السلام د قبر د د قدم نخدا قبر خو مسجد خیف کې ده کنه دل تر کوشو نو د قدم د خپل نه د خپل د قدم نخدا التکی یو غټ کې هغه ګټ کې دا کم از کم شپږ نیم فوټه شپږ فوټه ده دا د قدم نه خله شپږ شپږ نیم فوټه نو شپېته ګزه بدن سره شپږ فوټه قدم لایق دی کنه نو صحیح ده لیدلی و باندې کسان تللی دي ای راته وی دومره غته ډیر خلک ورته راځي دنیا ورته راځي ګوري کنه نو آدم علی السلام دل تراکش او حوا رضی الله عنها په جده کې حوا رضی الله عنها په جده کې رااله ندی په یوم العرفه عرفه ورته ذکر وای الته ګرځیدا آدم علی السلام او بی بی صاحبانو الته یو مونته وای شو ملاو شو نور سکونه دنیا کې نو بدغه دوه کسانو هغه ځان لګري او دومره حجم او غټواله ول خدای ورکړو چې نور چا ورته غږ نشو کوله وښوي دغه چې شپې ته غلې قدي تاسو سوچو کوي او شپږ فوټه د قدم هغه خپي نو هغه به سوري طاقت به سمري ناغه دا پروا نه و ځکه سلوي حجونه پیاده کړی دی پیاده تاسو سوچو کوي مونږ یې اس کې نشو کولای پیاده کړی دی ښا الله ول توفیق طاقت ورکړ قال وی الله تعالی یا آدم اے آدم ام بهم خبر کدی بی اسمائهم په نمونه د دې سيزونو مع الفوائد تر د فوایدونه دا نمونه ورته وایا فلما انبأهم هر کله چې خبر کا آدم علی السلام په ملائکو لرا باسمائهم په نمونه دي سيزونو مع الفوائد سره د فوائدونه چې دا د دې فائدہ دا دا د دې فائدہ دا دا دا ټول ورته بیان کو فوائد ورته بیان کو دا دې کې دا فائدہ دا دې کې دا فائدہ دا الله آدم علی السلام له نو الله تعالی ملائکو ته وی الم اقول لكم اني ولي ما تاسو اني اعلم ذعالم غیب السماوات په غیب د اسمانونو و غیب الارض او په غیب د زمکه باندې الته غیب وې دلته ونوي غیب د اسمانونو او په غیب د زمکه باندې واعلم ذعالم الله ورتوي لن يخلق الله خلقا اكرم عليه منا لن يخلق الله هرگز پیدا نکي الله تعالی مخلوق اکرم عليه منا چې معزز به په الله باندې په دې الله باندې زمنګ نه زمنګ په شان نشي په خود به ضرر دي دا خلک به تسبيح او په خپل ډیوټو باندې مقرر کړی الله تعالی نو مونږه داسې نشي پیدا کول دی نه سره پټ دا ویلو نو الله تعالی ورته فضیلت آدم علی السلام عظمت د آدم علی السلام او شرافت د بنی آدم هغه ورته وخوخه چې ګور انسان دومره شریف دی دومره شرافت مې ورکړ دې انسان له دومره عظمت مې ورکړ دې انسان ته هغه شرافت هغه عظمت ورته وکړو نو دا لا علمي د نوع ملکی شو اوس وی ویز قلنا للملائکه تسجدوا یاد کې په وخت کې چې وی ما ملائکو تسجدو کې له آدم آدم علی السلام ته اکراما لا عبادتا سیدو کی آدم علیہ السلام تا ادبا ادبا دخا اکراما لا عبادتا فسجدو سیدو کا طول ملائکو الا ابلیس مگر نه ابلیس ابلیس سیدو نکړه ابلیس سیدو نکړه ولې ونکړه سیدا ابا منه وکړه نکومي سیدا واستكبر تکبر یو کو د وجوب د سجدینا وکانا قبل ذالک وده په خوا د دینم فی علم الله من الكافرین د کافرانونا یا کان په معنا د سوار کا سوار وګرځید په سبب د تکبر سره من الكافرین د کافرانونا چې تکبر یو کو الله تعالی څخه نو الله تعالی د کافرانو نه وګرځو چې خطا زما خبره او نه منله او سوال دا دی چې بابا آدم علیه السلام دا امر کړو آدم علیه السلام ته چې ته آدم علی السلام ته سجده وکړي ملائکو ته ویلو ابلیس ته ویلو کنه نو بعضی وی نه ابلیس ته نو ویلی لیکن دا خبره د قران نه صحیح نه ده غلط ده هل تورته یا ابلیسو ما منعك الا تسجد اذ امرتك سشي منك تاتا تعالى یا ابلیس ما منعک سشی منک تعالی را تا سیدو نکړه آدم علی السلام ته پاو کې چې تا ته امر وشو تاولی سیدو نکړه نو قال دوی انا خیر منه زبیتریم د بابا آدم علی کلام دلیل دې څه دی وی دلیل ملاوه انا خیر منه خلقتنی من نار خلقتنی من نار وخلقته من طين زدی پیدا کړم د ورنا کده دې پیدا کړې د خارینا نور کې خو رڼا او صفات ته پکې خار کې ته صفات ته او خر جاهلو جاهل زکو ټول صفات الله تعالی په خار کې خېدي ښا پور کې یو صفت ته سوزول سوزي یو شي نور چې سوای هغه د زمکه نه دي چې سدي په زمکه کې دي الله وی ما ده په دې زمکه کې ار څه ګرځولې ساسو بودو باش خراب سکا ګرځې دل ساسو لباس هغه ګیسونه پټرول او بو پسلونه ویني میوه الا پسلونه دا چې کی دا لا جدا نور پکې ډیر سيزونه دي هغه ټول سکه لاش د انبیاء علیهم السلام د زمکه نه دی د انبیاء لاش د زمکه نه دی دا په کلو یا خبره ده کنه کما بقعه کې کم ځای کې چې رسول پاک مبارک پروت علماء او لیکي وي دا دغه ځای دا د عرش نوم سیوا ده د الله په نس باندې دومره لوی برکت ورکړي د زمکه لخوا او د زمکه برکت هغه په زما کې دی نو تاسو د زمکه برکات اور کې څه ده سزول سزول برکت دا یو شی دی ندوی انا خیر منو خلقتنی من نار غلط دلیل ویل دی ښا قمقلو خرو غلط دلیل وي سچ دي پزما کې اوسې دل ګرځې دل خراب سکا مودوباش او د کې دل ار څه د زمکه نه دي نو زمکه د د زمکه نه وی پیدا د خار نه بنتوین او د د خټه نه پیدا کړه او زله د اور نه پیدا کوم دلیل غلطو ابلیس دا ابلیس څه دی د ډیر سرکوز کشر کا د په دور رابع د فرق الافلاک کې پیدا شوه دی ابلیس پیدا شوه دی کله په دور رابع د فلک الافلاک کې ا د پلار نومي خیبلیسو ا د دنمو ابلیس دی ادمور نو به خبلیس ده وای شو تبلیس تبلیس د مور نوم ده خبلیس د پلار نوم ده ا د دنوم ابلیس له پټای ولا ګورو جوړه کړی ده دای پیدا کړ نو چې پیدا یې کړ نو دی وای په ملائکو کې ډیر مقربو زاهد عبادت کوون کې او ډیر زیات ډیر زیات زاهد او عبادت ګذار هر وخت کې په سجده باندې پروت او عبادت به کو د الله تعالی لیکن انجام خرابو الاعتبار للخواتيم ادبار خاتمه لرخه نو یو امر د سیدی چې الله ورته وکړو او دا آدم علی السلام ته سیده و نکړه د الله د حکم نه خلاف وکړه کنه چې خلاف وکړو نو الله ورته وی اوزه نو د دینه واستكبر وكان من الكافرين كافرين پوری لا علمي د نوع جني معلومه شو چې نوع د جنو پار سبانه نه پويږي ځکه دی خو د جنو نه ده کنه ان نیکه د جان دی د پیریانو نیکه جان دی وخلقنا جان نه قران کې را دي کنه من نار السموم دغه تپش لمبې د اور نه مې غپې دا کو هغه د اور نه پیدا کړ ملائکی د نور نه پیدا کړي او بنی ادم د خار نه پیدا کړ دا الله دی قدرت ته وګوره اوس په قدرت کار کوي او خلق وای وای شپګ لک کلنا عذاذل پطاعت تیر کو زده خپل نوم عذاذیلو په ملائکو کې نو چې دغه رانده شو شرمنده شو نو الله ته ابلیس ته ورکو شپږ لکه کلونه عذاذل پتواعت تیر کړل اون خط لکه خر آخر د کبر په چکړې دا خر په چکړه کې نخلي دې نشي وته دې اون خط په تکبر کې ښا وی انا خیر منه خلقتنی من نار وخلق تکبر یو کخان واستكبر تکبر وکړ تکبر عزازی لرا خوار کرد به زندان لعنت گرفتار کرد تکبر دومره ناکار دی دای تکبر وکړ او بی دبی وکړه بی دبی وکړه د الله د امر نه عدول وکړه چې عدول وکړه لعنت شو ملعون شو الله ورته فخرج فإنك رجيم وذا ترټل شوی د رحمت نه وذا جنت نه وذا وذا زما د رحمت نه زما د جنت نه وذا نبی راوي نو د دو نوعي نو د دې کان سوار من الكافرين د ابلیس د دې خبره نه څه ثابت شو وهو بكل شيء عليم اغلب ذي الله دا الله تعالی پارشیبان عالم نه بل څوک نه دی بل څوک نه دی الله پارشیبان عالم دی دا به علم کلی خاصه ده الله ده او الله تعالی پارشیبان عالم دی وګوره نوع ملکی نه ده په خپل اقرار کوي اوغه نوع د د جنو نه ده په خپل اقرار کوي ښا او هغه الله تعالی رانده کو شرمنده کو و درې منو عپات ده اخر ته راړه ملائکه ول پیدا شوی دي دی ورپسې پیدا شوی دی او رستو بین یدم پیدا شوی دی قربان دا الله نه په داسې ترتیب باندې راته ذکر کوي چې انسان عقل ته کوزي چې ګوره ملائکه اول می پیدا کړی ښا بیا می ورپسې پیریان پیدا کړی بیا می ورپسې بنی ادم پیدا کړی دي نو زه بنی ادم حال ویخا وقلنا الله ويوي ما يا ادم اي ادم اسكن انت وست وزوجك ببستا الجنه فجنت كي وكلا منها اخري منها فيها منها فمانا فيها کا منها اي فيها ودي جنت کې خوري نفتكونا من الظالمين تاسو شي د زیاتی کوونکو نه زیاتی به کوي ځان سره من الظالمين ظالمانو نه د زیاتی کوونکو نه لفعلکم المنی عنه د وجه د فعل تاسو چې منی شوی ایلاغینا خدای منه کړی تاسو ولې آکار کوي نو منی دې کې دی ونه تا دا ونه د سوا نو څوک وی دا داونه وا داونه وا داونه وا لیکن زیات تر روایت په غنم باندې راغلي دي غنم غنم ونه وا ادا غنم دوره دوره غټه غټه دانه وخه د شتر مرغ د اګی مره د غنمو یو یو دانه و وی که دانه د غنم خوړل نه وي د جنت نه بواته آدم پسو خو د غنمو دا بانه ورته دانه شو بانه شو دانه دانه ورته بانه شو که د غنم دانه دانه وخوړلې د آدم علی السلام په جنت نه پسرا وته دا ورته بانه شو یا هر هغه شی مراد دی چې هغه ګډه کې ګړبړ پیدا کوي دیو د سیرا ولي دیو د سیرا ولي مثال په تور دا نور می وجات خوري ټول ته دغه دي خدا مخري دای ورته وي نو دی باندې زیات روایت دي کشری دا وکړه فتو فتكونا ان دا جوا ان تقربا کني دې جې دواړه نو شی به تاسو د زیاتی کوونکو نه ښه من الظالمین د زیاتی کو ځان سره به زیاتی او کوي مزه چرچه عيش عشرت به پاتې شي دنیا کې به موزه بیا په بد حال باندې نو دې نه نږدې کېدل خانه فاذلهما نو فاذلهما لغزش ور کدي دواړو لا لغزش معنا به کوي ښا یا دو کور کړي دواړو لرا دو کور کړي دواړو لچا شیطان ولی دوکش آدم علیہ السلام شیطان ورته راغی وی هل ادلکما علی شجره الخلد وملک لا یبلا دلالتکم تاسو په شجره خلد سره او بادشاہي چې داسې بای چې نخلاص کیږي با شهیدا نخلاتې دوه وقاسمهما او قسم ورته وخوړ اني لكما لمن الناصحين د تاسو دواړو لا خیر خوایي کوونکې ناصح نصیحت کوونکې دا اخري مذيب کوي ما نه وخوړل وی زرا وتم دا وسوسه د کم ځای نه چولې و دا وسوسه د بهر نه چولې وخه د بهر نه وسوسه ورته چولې و سواوی وای د مار په خله کې تلو یې مار نه چا اجازه تور کړو چې د مار په خله کې تلو اته خبره ده بهر د جمعه جنت دی او بهر نه یو سړی تا ته وای را تراشه تا ته خبره کوم ته ریجی او خرا فلانه او خرا دا او وسوسه درته غورځي دا سي مثال دی ښا د بګوي دی له لوی غټه واده لوډ سپیکر ورته سره وي پوه شئ اواز یې وکړو نو آدم علی السلام ته دا فازلهما لریک دور کردا لریک لغزش ورکو شیطان عنها بها په سبب د دې ونی فاخرجهما نو خارج کدا دواړه مما دا نعمتوننا مزونا کان فی چې ودی پای کې هاي کې جو مزیوی نو بی بی صاحب اول خوړلا بی بی صاحب یو خوړلا او یی عجیب خوند دی وی تمرا عجیب خوند نا کړه بابا آدم علی السلام خو نه خوړلا بی بی صاحب یو خوړلا مولانا روم وی بی بی صاحب یو خوړلا بابا آدم علی السلام عجیب خوند دی وی دا خوان خو ما بل میوه کې نه ولې ته خوړل غونته نه خلا خوند وی خوړه وی خړه نو حکم خو بابا آدم علی السلام ته غور سره شامل و نو چې وی خړله نه نه بابا آدم علی السلام او خړ نو جامې ته پریوته د جنت جامې ته پریوته شروع شو آل ته سوره عرب کې راځي کنه ځان باندې په ورق الجنه یختول ځان پټو د پاړو د جنت باندې چې دا څه چلو شو دا جامې ته نه پریوت مولانا روم وای هغه ګیلجه تکور به جنگ کړی وینال از اخواک نم یا الزنان ګینه د رونو نه حکم کړي د خوینو نه حکم د سړونه ګیډه حکم کړي خود نه نال از اخواکم یا الزنان کیف گندم دم چو آدم از جنان دی خود خو آدم علیہ السلام د جنت نه راو باسلو چانه ګیله وکړو پوه شو یا خدای خاون ته ویل جدا شه د وروړو نه یو لاس باندې د سرو یا بل باندې د سپینې چې کال تیر شنه یو لاس ته سره خام تا نندلې و بل غاړې ته سپینه یو یو لاس ته د سرو یا د سپینې په یو ځای کې برکت دي اجداوالي کې خو برکت نه کنا ادا خدای خو نه پریدي نو فتكون من شی به زیاتی کوونکو نه نو لغزش ورکه دی دواړو شیطان لغزش معنا به ذکر دا مقام د ادب دی عنها قد رب دی ونی فاخرجهما مما كانت وقلنا الله ورتوي ما هو الله وي ما هو اهبتوا كل شيء بعضكم لبعض بعض استاسو نه د پاره د بعض عدو و دشمنان به زي بعضكم دا بني دم دي لبعض دا, دا شیطانان دي شیطانان دي ښا دا بعض بني دم لبعض د پاره د شیطانانو دشمنانو ځکه تاسو د شیطانانو په میان کې به دښمنی یو او بعضی وای بعضکم لبعض بعض استادونه لپاره د بعضو چې کافران دي شیطانان بینه هم ټیک ده لیکن دا دغه سره لګي شیطانانو سره لګي ښا دغه دلته کافر لا نشته شیطان خبره ده نراکوش شو د جنت نه بعضکم لبعض عدو دشمنان به ولکم او حال تاسو ولکم مستقرین فی الارض تاسو به قرارې نیونکي پزما کې فل ارض ولکم تاسو له فل ارض پزما کې مستقر قرارې دي زائد اوسیدو دي زائد اوسیدو قرارې زائد ومتاع النفذ ثابتا الى حين ثابت مرګ پوري او د قیامت پوري ثابتا ثابت مرګ پوري او د قیامت پوري بیو د قیامت پوري خلق چې قرب قیامت شي خلق به ختم شي مرګ واخراشي نو سړی مړ شي نو بابا آدم علیه السلام چې دا ونه خړه ای بیتو ای بیتو وی آدم علیه السلام مراد دی حوا رضی الله عنها مراد ده او ابلیس ورسره او بعد وی الواد ورسره مراد دی دغه د په پوش کې الوالو نه ای بیتوي دغه جمع وي النحو کې دوه ته هم جمع راځي ښا نحو قاعده کې دوه ته هم جمع خطاب کیږي دا حرج نه دی چې ته په هغه اعتراض کې نو بابا آدم علی السلام راغی په سرندیب باندې بیبي صاحب راغله په جده باندې فتلقى آدم من ربي تلقى اي تقبل قبول کو اے تقبلا قبول کو آدم علیہ السلام من ربی دی جانب دربنا کلمات یو تو کلمی الهامن الهام یو تراغخا دا الهام القا د خیر لړک راشي الهام ستوي القا د خیر په زړه د مؤمن کې راشي الهام دې ته نو تلقى ادم قبول کې آدم علی السلام من ربي د جانب د ربنا الهاما کلمات یوسو کلمې ان یوسو کلمې هغه کلمې کومې کلمې وي وعند مجاهد د آدم علی السلام څخه کلمات نو فتاب علی راوګرل الله تعالی په دبانې فتاب رجا راوګرل الله تعالی په دبانې توبه ولا قبول کړه انه ذا الله تعالی هو التواب الرحیم دې توبه قبل اون کړي او رحیم دې دې توبه الله تعالی ورته عفو کی الله تعالی رحیم دی او رحم دی دا یې رحم دی سوال وکړو چې موږ بخیجو جنت ته بیا ځو کنه فلال مو خو د مزون راوتو عيش عشرته مذيوي ترکيوي په جنت کې انعامات او تپوس نو خراس کار آرخ دي تحاشا ورکید نو الله وی قلنا او ما ورتا ای بیتو کو شی من هذا دی جنت نه جميعا ټول دا بیا یو لیوی الواد ور سره کوي ابلیس ور سره کوي او دا خبره پیدا کوي چې تاسو ټول کو شی ستاسو د هدایت د پاره زه یو کتاب درلېږم فإما ياتينكم فشرط د دې کراغ تاسو ته مني زمانه جانب نه هدن هادي کتاب کتاب یا رسول الوات تستا الوات تا یو کتاب راغې تا ته کتاب درک د آدم علی السلام کتاب هغه وکنه ا سلیوټي یو بریو سلیوټ د آدم علی السلام د کتاب نو سلیوټي بریو ا د نوح علی السلام د کتاب نو سلیوټي بحریو هاي کې د بحر علم ادي کې د بر علم نو قدر کوي تاسو فإما يأتينكم مني هدى هذه كتاب كتاب درغه فمن تبع هدايا سوچ تابع شه د هدايت تما کتاب هر اسماني کتاب د هدايت ته پر راغله هذا هدى دا قران هدايت دی فمن تبع هدايا هغه سوچ تابع شه د هدایت زما فلا خوف عليهم نبي خوف پدای باندې حالا ولا هم يحزنون مآلا نبا حالا بيركي او آینده کې ولا هم يحزنون مآلا خوف حالا په خوف راشي په دنیا کې د دشمن نه وغيرها وغيرها نه د شیطان نه د عداوت نه د دنه دی په ير کې الله وي خوف مکو آینده کې آینده کې په تا باندې څه خوف نه تا اوس دنیا کې ازا او دنیا کې اوسه والذین کفروا کسان چې کافران دي بالجنان پزړه باندې کافران دي ا کافر شو توحید کتاب پیغمبر نمنی وکذبوا باللسان التكذيب کوي په جبه باندې د آیاتنا په آیاتونو زما باندې تکذیب کوي په آیاتونو زما اولئک اصحاب النار دا کسان صاحبان نور دي هم فيها خالدون دی په دې دوزخ کې همیشه وي په دې ور کې به همیشه وي ښا کافر له همیشه دوزخ مقرر کړ امومن له همیشه جنت مقرر کړ هم فيها خالدون دی په دې جنت کې همیشه وي په دې رکوع کې طالبانو یو لوی تصوف پروت دی تصوف په دې کې پروت دی ښا ادب په دې کې پروت دی د درې واړو نوع لا علمي د دین معلومیږي او ثابته څه خبره شو او هو بكل شيء عليم دا الله تعالی پارشمان عالم دی علم کې الله تعالی تر شریک نشته دی علم کې الله واحد لا شریک دی بل څوک ورسره شریک نشته نه بنی ادم نه پیریان نه ملائکه ملائکه په خپل اقرار وکلا علم لنا الا ما علمتنا ابلیس لا علمي معلومه شو د نوع جني ابا واستكبر وكان من الكافرين دا غینه معلومه شو لا علمي د نوع بنی ادمو د سنه معلومه شو الله ورته وی لا تقربا هذه الشجره فتكون من نو دې نږدې شو لا دوکه ورک شیطان ورته لا علم وکنا دوکه ول شیطان ورکړه نو لا علمي د نوع بني ادم د نوع د پیریانو د نوع د ملائکو د درې واړو لا علمي ثابت شوه ای برتر خیال قیاس او ګمان وا ای اوچته د خیال قیاس ګمان وا نو دا در دې پوری دا هغه نوعي لا علمي او بعض خلک وای بعض اولیاء الله لا علم ورکی پیغمبر لا لا علم ورکړي تلک من انباء الغیب نوحيه اليك وعكم تاتا علم ورکی کنه پیغمبر لا په کتاب کې په وحی سره علم ورکی پیغمبر ته خپل علم نوي الله ولا علم ورکی په وحی باندې نو علم کلی خاصه ده الله ده علم کلی خاصه ده الله ده وهو بكل شيء عليم ثابت او د ادب فائدې د دین معلومي دې کې ګور شیطان به ادب کړي وا لعنتی شو ادب لو شر طالبان ادب تاجر از فضل الهی منو بر سر برو هر جا کې خوای ادب یو تاج دې په سر کې دا کم ځای کې دي وخت راشي په کار باندې راځي ادب لو شر خدای دې موږ ټول ادیبان ساتي ادب ډیر لو شر ها ادب یو تاج دې په سر د الله یې خیر خدای دې موږ ټول ادیبان ساتي د خپل اسلافو د اکابرو د علماو د مشایخو اته نه چې موږ هغه ته ناکاره ناکاره نسبتونه کو نعوذ بالله د ذات خبرنا نو دای تقدیم کوم فیا خالدون نو دای به همیشه وی همیشه وی خدای ربط شو په خلاف د بنی اسرائیلو بني اسرائيل ته جاءهم الهدى ولم يتبعه تابع نشدای وکفروا به او کافران شو پاره باندې سره کثرت په انعامات نه پدای باندې نو الله تعالی دیتا دا غسه یقول صفا پوری انعامات ذکر کئ چې ګوره زمای انعامات ته وګورئ تاسو دې خباست ته وګورئ ستاسو د نقض د وعده ته وګوري ستاسو د فساد ته وګوري ستاسو د خباثتونو ته وګوري او د الله انعامات ته وګوري شرم د لده درځي نو الله تعالی ورته انعامات ذکر کوي نو په دې روکو کې علم د فضیلت راغی علم فضیلت علم بابا آدم علیہ السلام ولی کشرو د ملائکو نه کشر پیریانو نه کشر او فضیلت ولا الله ورکو فضیلت ته علم ته اشاره ده علم دومره لوی شی د طالبان الله دې ستاسو علم با عمل نصیب کړي دومره لوی شی دی چې زه ته نشم ویلې ښا علم ډیر لوی شی دی پس د نبوت نه دویمه مرتبه دا د علم د فضیل رحمت الله علیه ویخه او دا صحیح ویلي دي ځکه دی حدیث ته وګوري العلماء ورثه الانبیاء نو دې رکونه ټول فضیلت د علم معلوم شو فضیلت د انسان معلوم شو فضیلت د د کمالات معلوم شو او د تکبر د هغه خباثت معلوم شو د ابلیس شرارت معلوم شو د نوع جنی لا علمی معلوم شو د نوع ملکی لا علمی معلوم شو د نوع انسی لا علمی معلوم شو په دې رکو کې ډېر لوی فلسفه پرته ده اچي وګدې او هر غاړي باندې دی کنه ا دې وینا نه یو رکوع برس کې وای دې رکوع رس کې وای قران مخلاصول نه غواړي مطلبي خبره ورته کو سیوا خبرو ته وخت نشته اما تاسو خیال کوئ ښا یا د خدای وخت درکې ګوري کتابونه لګیاي خیبه درته وای بدرته نو بیا خالدون دی باندې شي په دې خالدون کې رد په چا باندې دا ربط ور کوي ښا په خالدون کې رد ده پچا په بني اسرائيل باندې بني اسرائيل داوي چې لن تمسر النار الا اياما معدودات هرگز نه متګي موږ لره اور مگر یو سوره دی با په دوزخ یو ور دی په دوزخ یو د دنیا عمر وزر وزر کاله نو زرو په بدل کې به یو ورځ دوزخ کیو او بل ځای کې وای سلويخ ورځ به دوزخ کیو لکه زمونږ د پلارانو د سپي عبادت کړو سلويخ ورځ نو سلويخ ورځ به په دوزخ کیو دا دی وای الله په رد کوي چې نه دروغ وایي هم فیا خالدون دایو په دې دوزخ کې همیشه دا رد وکړه په ایمان دي تاسو دروغ وایي څنګه به تاسو په دوزخ کې ورځي یا سلوي خرځي نو ورته د سر نه قصه ذکر کړي د بني اسرائیل دې ځاینا د من کان عدو لجبريل دا دا غي پورې د شکایت تخفیف ورکي شفق حالات او مفاسد شپږ حالات او مفاسد هغه بیانې ښه د او آبا او د دی د نیکونو د دی چې هغه نه عبرت واخلي توحید او رسالت قبول کړي اے بنی اسرائیلو نو بنی اسرائیل ته وای ک تاسو توحید ومنو رسالت ته رسول پاک قبول کو نو هو بچ بشي او که توحید او رسالت قیامت نه انکار وکړو نو خسرت دنیا والآخرة دنیا او آخرت به ستاسو تباشخه او دا ورته وای چې ستاسو کتابونه می منسوخ کړل ستاسو دینونه می منسوخ کړل تاسو راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ته کتاب تا وحی تا کینی الا بنجات ممی نو سر نه ورته دلته کیسه کوي یا بنی یا بنی اسرائیل اے الواد یعقوب علیہ السلام یا بنی اسرائیل اسرائیل دا عبرانی لفظ دی طالبان اسراء عبد توي ايل الله توي اي عبد الله عبد الله وای او دغه برعکس کړي د کشاب هغه برعکس اغسته دی ښا نو ټیک ده دواړه د هغه خبرې دي اے یا الواد یعقوب علیہ السلام دا اسرائیل لقب د یعقوب علیہ السلام خو اذکروا نعمتي یاد کی نعمت زما التي اغنعمت انعمت علیکم علیکم چې ما انعام کړې پتا سو باندې ما انعام کړې پتا سو باندې واوفو بعهدي اوفاو کې په وعده زما سره المذکور فی التوراۃ هو الايمان بمحمد صلی الله علیه وسلم وکتابه او ایمان راړي پر رسول پاک ولي کافران کیږي فساد کوي وامنو ایمان لري بما انزلتو باغ کتاب چې ما نازل کړی دی مصدقا لما معك مصدق دی تصدیق کون کړي لما معكم هغه کتابونو سره چې تاسو سره دي دا غي سره په اصول کې موافق دي اصول توحید رسالت قیامت اصول کې مطابق دي موافق دی ښا مصدقا لما معكم موافق دی د پاره داغه چې تاسو سره دی یو موافق معنا ده او بل تصدیق کوونکې معنا ده معكم تاسو تاسو د کتابونو تصدیق دی پکې او تاسو کتابونو کې د قران تصدیق دی ولا تكونوا اول کافر او مکه تاسو اول کافر اولا فريق كافر فريق كافر اول فرقه كافره به په دې قران چې تاسو په اول کافر شي نور به تاسو په دې رواني کنه چې مشران یو کارو کې مشران ورپسې بیا رواني کنه نو تاسو مکه اوله فرقه په کتمان د آیاتونو زما التي في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم تاسو په کتاب کې د صفات د رسول پاک لیکو کنه تاسو په کتاب کې صفات د رسول پاک آیات تحویل آیات رجم دا ټول لیکو په تورات کې د رسول پاک دومره صفات لیکو د حد نه زیات ثمن قليلا عوض قليلا د پاره تا پرې خو دو د عوض قليلا د پاره تا پرې خو دو او دنیا دې اختیار کړه اخرت دې پرې خو دو دنیا دې واغستا او اخرت دې پرې خو و ايايا فتقون خاص زمانه او يريږي و ایایا خا زمان فتقون تقوا او کوي او یریږي فرهبون فتقون یو معنا شوخه خا زمان او یریږي تقوا او کوي او یریږي تقوا او کوي نو چې یره در کړه فرهبون وشوي یره چې راشي نو تقوا راشي طالبانو نو فرهبوني مخکې کو فتقوني رسل کو یره چې راشي تقوا برازي چیرې ني تقوا ني ښه فرهبون ويريږي زمانہ يره در کراشي فتقون تقوا براشي نو نقض د وعده مکوي وفاو کوي په وعده باندې ادینه وعده غسته وا په کتابونو کې په تورات کې په انجیل کې ټول کتابونو کې دا وعده د دینه غسته شوی وخه چې تاسو به بیانوي د دې رسالت د رسول رسالت دا د دین د کتاب دا به بیان کوي بل فتقون تقوا به الله تاسو کې راضي چې حق او باطل حق په حق را لای د باطل نه ځان ساتي الله بدر کې تقوا راضي نو ولا تلبسوا الحق مګډ وډوي حق وتكتم الحق سمعنا پټوي حق دې معنا خدا ده ته د لفظ معنا کې شینتوتی لفظ معنا کې بیا خو معنا بيدای وتكتم الحق نا اغه لام دلته مقدر دی ښا مخکي ولا ویل لیکنه ولا تكتم الحق اغلام بدل تراغي ولا تكتم الحق مپټوي حق لرا تاسو معلومه ده چې دا تورات انجیل کې دا مسلې لیکلې دي د رسول پاک آیات تحویل رجم مثلا ټول لیکلې دي نو مبټوي تاسو لا حق د الفاظ د تورات نه د الفاظ د تورات نه ولې حق پټوي وانتم تعلمون او تاسو عالمان یې حال لا تاسو عالمان یې تاسو پوهیږئ په دې باندې تاسو خو پوهیږئ چې دا موږ حق پټو کتمان کو څومره لوی جرم دی څه د پاره سمانه قلیله پور د دنیا د پاره یو ثور دی ژوند دی یو ثور دی د پاره ته ځان له اخرت تبا کې په دې دنیا خو اخرت ګټل شي نو تا په دنیا کې دنیا تبا کړې اخرت دې بایل الله وی ذات مکوي بیا بجاړي هميشه ځکه د دنیا تکلیف به ختم شي او د اخرت تکلیف د ختمې دون نه کافر توي مجرمانو ته وي ټول ته وي بیا په آخرت کې څه کوي نو تاسو حق د باطل سره مګه ډوړو حق د باطل سره حق حق دی باطل باطل دی حق وایا نور کتابونه منسوخ شو ناسخ راغی قران دینونه منسوخ شو کتابونه منسوخ شو تاسو دا په کتاب کې لیکلیو دایته ویلو نو ولې په دې باندې عمل نکوي نو دای کې په دې رکوع کې درې مفاسد دي دای درې مفاسد سری طالبانو یو فساد نقض د وفا وفا باندې پورواله نه کوي خلاف د وعده باندې وفا نه کوي یو دا دی بل ولا تشترو بیااتی ثمنن خلیلا دوجو دا دویم فساد درې مرض مرض ورته وایا فساد ورته وایا درې فساد او مرض ته حق د باطل سره ګډول دا درې پکې غټ مرزونه دي طالبان ور لوی مرز دی چې وفا په وعده باندې نه کې وفا په وعده باندې وکړه یو د عالم ذر وعده ته اشاره شو د عالم ذر وعده ته اشاره شو د تورات وعده ته اشاره شو دین الله په تورات کې وعده غوښته لخوا لتؤمنن به ولتنصرن تاسو به ایمان راړي پر رسول پاک امداد وکړي دا وعده ته غل دا غین انحراف کو وګرځید دیم ولا تلب دریم ولا تلبس الحق بالباطل نو وعده پورا نکړه او اشتراک پایاتونو د کتمان کوي اشتراک کوي هغه داسې به یو مثال درته وم د عربو کې غي لیکلي خطبه ور کوي هغه مجال کې د خطبې نه په لدی په لټکه وي د پیسو لپاره کنه یعنی بیا پیسې نه ورکړي کلهګم اپ له دې په لوی جیل ته دی نه هغه پیسو د پاره هغه حق خبره نه کوي هغه یې ته سوي هغه ورته وایي نو دا لوی مرزونه دي کنه نقض د وعده لوی مرز دی اشتراز ثمن قليلا دا لوی مرز دی حق د باطل سره ګډول او حق پټول لوی مرز دی دا ټول لوی مرزونه دي دنیا د دین تبا ده دی باندې معاشره تبا کیږي دین دنیا تبا کیږي اوس په دنیا کې په دنیا کې ناقض د وعده کافر دی ښا دا کافران وعده ته نه ګوري ګوري ښا قران مخکې راځي لازمه نو وعده ته ګوري انا خپل ولایت ګوري چې دې فائدې کنه د مسلمان نه دار چا په سر خپل کېږي په دې دی فائدې ملک ته فائدې دي بل حق د باطل سره ګړي اشترا د ثمن قليله کوي تری وړ ناکار مرزونه دي دنیا تباہ کوي قوم تبا کوي کور تبا کوي وطن تبا کوي ښا دا داسې مرزونه دي ناکاره الله ورته وي دا مرزونه نه ځان اوساتي وي نو دا الله دې ته وی چې په دې دې تباشي وي دي هلاک شي وي نو مسلمان ته دا قران کې وي چې مسلمان ته ګوره دا مکوخه نقض د وعده مکوا تا تشترو بیااتی ثمنن قلیلا مکوا لا تلبس الحق بالباطل ولا تكتم الحق دا مکوا غرق بشي دایته وي اوس دې لپاره الله تعالی معجون مرکب خي معجون مرکب پیجنې یو مفردات دي یو معجون مرکب دي دا مرکب چې دا د مرکبه د مفردات او نزيات فائدہ مند دي نو الله ورته وي یو موس کوي بل زکات ور کوي او بل صبر کوي درې ورته خلقه درې مفاسد درې مصالح په دې رکو کې درې مفاسد او درې مفا مصالح استاسو اصلاح په دې درې باندې کې اوله صلات او زکات دا ورته خو او بل صبر ورته خو نو صلات شو زکات شو او صبر شخه دا یو دا کوي نو دغه دریو مفاسدونه بچي الله تعالی وایي واقیم الصلاة ادروی تاسو ادا کوي منځونه ادروی ادا کوي منځونه یعنی کوي په شرایع توحید دی ومنو رسالت دی ومنو نو سب عبادت کې ښه دغه عقیده دې صحیح شو نو سب عبادت کې واتو الزکات او ور کوي زکات په مقتضا د قران تاسو زکات هغه منسوخ کو دیو پینځم ورکولا هغه پریدای راشي دي ته وګوري اسانا الله تعالی اسانی وکړه واتو الزکات او ورکوي زکات ورکعو رکوع کوي مع الراكعين سره د رکوع کوونکو نو یو مراد نه د جمع مز ده جمع کوي صلوا مع المصلين مز کوي سره د مز کوون کونه یو یا خاص کړه شو رکو ولې د دې په مز کې رکو نه و سجده و رکو نه و پکې نو رکو یې ځکه خاص کړه ورکعوا مع الراكعين رکو کوي سره د رکو کوون کونه نو جمع یې مراد ده او خاص د رکو خاص خاصیت نو مراد ده نو دا دوړ عمل شروع کوي یو مود یو زکات نو په مسره به صبر در کې راشي او په زکات سره محبت مالی به کم شي بیا به مال سره محبت نه کې دومره چې یتیم تلون کې له منګه تی نزو نو سکو افلا تعقلون اتاتو نه پويږي اتفعلون اتاتو کوي عقل خو من قبائح کوي عقل رسول تبعید به داوی وای عقل رسول تبعید دې بل همیشه د غلط کار نه منع کوي افلا تعقلوا اتا تو عقل نه لري چې منع شي د دینه منع صبر الله ذکر کړي رخه و او یا ذل صبر ذکر بس و او یا قال به عمري طول عمر به صبر کې ښه واستعينوا بالصبر مدد لوي په صبر ترى او دغه عمر ته سړی او یا واو یا ترسی نو مدد غل وی په صبر سره صبر کوي ښا من تصبر صبره الله چا دې صبر او صبر ور کې دلر الله تعالی والصلاه اپ مسر واستعينوا بالصبر والصلاه فمسر مسکوي ولي مسکوي مسکی او خاصیت ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر نو د موز داخل اوس دا دی صلات تراجه دی وی وانها لكبيره دا انها ضمير دی دا دی صلات تراجه دی نو کتی صلات تراجه کې نو ټیک ده او کدی خصلت تراجه کې نو ټیک ده دا مجموعه خصلت وانها دا صبر او صلات دا صبر او صلات او زکات او موزو دا ټول تراجه کخه وان هذا خصلت لكبيره لثقيله دا ډیر ګران دا ډیر ګران دی صبر کول او وس کول زکات ور کول دا ټول وانها لكبيره لثقيله دا ډیر ګران دی الا على الخاشعين مگر نه ګران په یریدونکو باندې چې چا کې د خدای یره یری باندې نه ګران چې موږ به ملاقات کیږو را خپل سره وا د دې ثواب به الله راکړي د دې مون د دې صبر د دې تکلیف تاسو د تکلیف برداشت کوئ د دې صبر ثواب به یې کنه د دې لوګي ثواب به د دې صبر ثواب به د دې تکلیف ثواب به د دې کتو د دې سفر د دې ټول ثوابونه دي الذين يظنون يوقنون يقين كي انهم ملاقو چې موږ به ملاقات کیږو رب به هم در خپل سره الله برا له ثواب راکړي په دې باندې ولې موږ نه مسکو ثواب د الله رضا ده پاره قران ولې وو قربت د الله ده پاره قران ته ولې راځو چې الله را ناراضي شي کنه نه دنیا په دې خو دا ټول مرو شل نه کړه راشه قران ته کینه چې اخرت خو دې شي نو دې یقین کوي انه ملاقات رب چې موږ ملاقات کیږو رب ته قیامت ته وځو رب ته پوس کوي وانهم موږ الیه دی الله تعالی ته بعد الموت پس مرګنا راجعون راجی کیدون کیو چې مړ شو الله تعالی څخه بزو چې مړ شو الله څخه بزو دا یقین وی ښا نو چې دا یقین وی نو دې پاغي باندې عمل وکي نو په دې رکو کې درې مفاسد او درې مصالح د دې د اصلاح د پاره لکه فاضل مفاتيح ډېر زیات غټ دي نو الله تعالی درې مصالح خو چې دې باندې مستاسو اصلاح کیږي اصلاح مستاسو په دې باندې کیږي دا کوي موس کوي زکات ور کوي صبر کوي ندی باندې اصلاح کوي خدای دې موږ ټول له صبر راکړه تکلیف پر راځي طالبانو مشکلات به تکلیف به هر څه خو صبر وکوي دې د صبر نه یو شی نه ملاویږي ښا صبر وکې په هر لار کې تب صبر کې الب منزل مقصود ترته او صبر لوی شی دی الله دې موږ تاسو لا صبر راکړي دې صبر کوو شی نعمت پر ته ملاویږي تکلیف برداشت کوو هر قسم سختۍ برادي په دې لار کې الله دې موږ له صبر راکړي نو په دې رکو کې دا شپږ خبرې بیان کړې ښا نور خو په دې کې په زرګونو خبرې دی وي هغه پرې ده راجعون الله تراجی کی دن کی نو چې الله ته تون کی دنیا ختمې دون کې دا کنه نو دنیا سره دومره مړه ته مړه ور سره متړه دا خو تون کې دا دا اجمال دي ته ذکر د نعمت اجمالیه وای دا ذکر وکړه الله د نعمت اجمالیو یا بنی اسرائیل دا اجمال اوس د دې ذکر کوي د نعم انعامات دا تفصیلیو تفصیل کوي د دې اذكروا نعمتي یاتی نعمت سما تاسو باندې ما لس نو الله ورته دا غي بیانې او بیا ورته وی یا بنی اسرائیل ولي ورته بنی اسرائیل وی چې دې سره پدی باندې مدد ته وی شکر وباسي صبر کوي د الله تراجي شي زیب الله ته رجوع پیدا کوي الله ته یا بنی اسرائیل ای الواد یعقوب علی السلام اذکروا نعمتي یاد کی نعمت زما نعمتنا زما یو نعمت نه انعامات زما بکثرت الانبیاء والملوک والعدول والعلماء باشان در کې ډیرو عادلان در کې ډیرو علما در کې ډیرو ډیر علما په دې کې او انبیاء په کې باشان په کې په کثرت او په دې زمانہ کې می تاسو زیات کړی ښا تاسو می زیات کړی په مخلوق باندې په خپل زمانہ کې اوس خدار د رسول پاک امت سیوا ده دا په خپل زمانہ کې ښه نو وتقو یوما تخفیف ورکی ښه چې دومره انعامات دا غي قدر وکي زموږ انعامات او قدر وکي وتقو یوما ويريږي د عذاب دا غرضنا ایمان را لې ويريږي د عذاب دا غرضنا لا تجزي نفس چې جزاء بنور کوي یو نفس لرا جزاء بنور کوي یو نفس یو نفس دا نفس مؤمن دی عن نفس کافره دا نفس مقید دی په کافر سره لا تجزي نفس جزاء بنور کې یو نفس عن نفس کافره د نفس کافر نشي اده یو شي د نفس کافر نه یو شي نه قبليږي ښا جزاء ته وایي چې مجرم خپل مال ورکي ازان خلاصي جزا دي ته وي چې مجرم ځان خلاصي هم دا 1000 روپے واخله دا 1000 روپے والا ما پرېږده نو جزا دي ته وي چې مجرم خپل مال ورکي او ځان خلاصي یو طریقې د مخلص تلور دي د کافر د پاره یو نشته ولا يقبل منها شفاعه نبشي قبلول د دې نفس کافر نه منها د دې نفس کافر نه شفاعت شفاعت شفاعت ستوي وي سوال الخير للغير سوال د خیر دی د پاره د غیر غیر د پاره سوال کې د خیر دې فرید جی دته معافیو کا دې معاف کا د تلګ مې مهرباني وکړه دې ته وای ښا سوال الخير للغير سوال د خیر د پاره د غیر تا نه سوال کوي ته بل نه سوال کوي ته شفاعت ورته شفاعت ولا اندا یو بجزان قبلي یو یو شفاعت شفاعت په پښتو کې مينت ته وایي زاری او مينت کې پښتو کې څه ته وایي زاری او مينت مينت په نه قبلي ښه نه بزوري نه بزاري نه بزر مې آیا یو باندې ناراضي ولا يؤخذ منها عدل نبشي غستول من هذا دي نفس كافرنا من هذا دي نفس كافر تري عدل فديا فديا عوض داغي ونفکی د مجرمنا ته عوض ورکه لا روپے ورکه دو ورکه دریشو نو فدیه بن قبلیږي ښا ولا هم ينصرون انا بدلی امداد کول شي په زور باندې راځي وي په زور باندې اخلاق پورا پاسي په ټول په زور نه الله وای طریقې نه مخلص سلور دي یو جزا ده یو شفاعت ده بل فدیه ده او بل زور ده د کافر د پاره یو نشته د کافر د پاره یو نشته ده نه جزا ده نه شفاعت ده ولا يؤخذ منها عدل نه فدیه ده ولا هم ينصرون او نه په زور باندې اخلاصيږي نو راشي واتقوا يوما ويريږي د عذاب دا غرض توحید قبول کړي سبال با یو تاسو د پاره نه ښه طریقې د مخلص څلور دي د کافر د پاره به یو نه نو او توحید اومنه رسول پاک رسالت اومنه بس بی غمه به نو دای ورته وی زما نعمتونه یاد کړي د نعمت په مقابله کې ته ناشکری مکوا د نعمت په مقابله کې کفر مکوا د نعمت په مقابله کې غلط شفاعت مکوا د نعمت په مقابله کې فدی مدغه کوا او په زور باندې چای دیو ظالم امداد مکوا حدیث شریف کې راځو اتقو ځان ساتي تاسو اتقو دعوه المظلوم د خیری د مظلوم نه ځان ساتي ظلم مکوي تاسو ظالمان یې غیر الله بلی ا مسلمانان مظلومان دي دای دې با در تداسې چلو خي نو ځان د دین او ساتي ښا اوس ورته انعامات بیانې دا اول انعام دی دی بل انعام د طالبانو په بنی اسرائیل باندې لس انعامات د دې ځای نه بیانېږي ښا او دې کې د دې مفاسد دي وعده شکنه دي په دې کې د افراط تفرید دي په دې کې د دې هغه کتاب باندې عمل نکول د پیغمبر خلاف کول دا ټول ورته بیانې د دې غینا تا کانو یعتدون پوری انعامات مفصله بیانېږي چې ایمان راړی وخت ایمان دی وګورئ زما انعامات ته وإذ نجيناكم یا د پاوخی چې نجات مې درک تاسو ته نو دا موجوده ته وایي پلاران استاد لا هر ځای کې جلالین ګوري کنه وایز نجیناکم ای آباءکم او سره آباءکم وای کنه ځکه تاسو پلاران له ما نجات درکړل دا دی موجوده او توي نو تاسو ور سره هغه مراد ساتي کنه وایز نجیناکم ای آباءکم من آل فرعون ذا آل فرعون فرعون نوم د مصعب بن قابوس خو او مصعب بن زياد او وليد بن مصعب دا درې نمونه دي كان بعد فرعون دا یو پس یوسف علی السلام په زمانہ کې یو دا غیسم ریان بن ولید خو هغه څو کال رستو دا غنه تیر شو مخ کې تیر شو مخ کې تنه سلور څو کال تیر شو هغه نو اذ نجیناکم من آل فرعون یاد کې پاش نجات نظر ک تاسو ته یعنی پلاران استاد ته د آل فرعون یسومونکم سقول به تاسو ته رسول به تاسو ته جنکه به پیدا کیږي هغه دی وی او لکان به علالول څه د پاره چې دا نسل ختم شي د بنی اسرائیل فرعون دا او فرعون دا ولې کولو ځکه فرعون وی خوب لیدلو فرعون خوب لیدلو دی وجنه بعض وینا ساحران ورته ویلو ساحران ورته ویلو چې په بنی اسرائیلو کې به یو وړو کې پیدا کیږي هغه وړو کې وا سبب استاد حکومت ختمېدو استاد ختمېدو د حکومت هغه به سببي نو دوی اختیار زما دی حکومت زما دی ما نه بسنګ وړو کې پیدا شي معنی به ورکه پیدا شي نو څه چلے کو د هر بنی اسرائیلی په کور باندې د هر بنی اسرائیلی په کور باندې د دې اډر نه پس چې ساحران ورته وي یو سپایي یو سپایانه خدا مقرر کړه یو سپای سره سپای را خدا خدا بدن نکور کی هغه به دیک بال کوي چې ته بچي پیدا نشي کور کی چې پیدا بشه د ته وی راشه دا واخله نو دبا علال کو دبا علال کو دول الذره دولس هزار بار هزار بچی لال کړو تفسیر عزیزی لیکي دولس زر بچی لال کړو سوچ وکړئ انه زر حملونه ساقط کړو نه زر حملونه ساقط کړو نه زر دولس زر تاسو حسابو تفسیر عزیزی لیکلی دومره ظالم وخه هغه هغه بیزتی به کوله د قدرت تا وفي ذالکم بلاء او په نجات کې وفي ذالکم په دې نجات کې تاسو توام بلاء نعمتو بلا په معنا د امتحان راځي او دلته په قصه د بنی اسرائیلو کې په معنا د بلا په معنا د نعمت چې په دې نجات کې لوی نعمتو من ربکم د جانب رب تاسو نه عظیم لوی نعمتو چې د داسې ظالم نه مخلاص کړي نور دور ظالمو دمرا موسی علیہ السلام چې پیدا شنی جړل نه چی کو نه پری کو ایسه نو کو بالکل او الله تعالی پیغه هغه خزه مهربان کړه غرق مې که آل د فرعون معه سره د فرعون نه بني اسرائیل ته الله تعالی وی دی اوځي ټول بني اسرائیل ته وی اوځي د شپې ټول اوځي څومره بني اسرائیل چې ټول اوته چې اوته سار چې شو یو بني اسرائیلی نو فرعون ته رپورټ لږی یو کس نشته یو کس دارول نشته د جواهی د پاروم نه پیدا وی سشو وی تختیدلی دی فرعون خدان ته خدای وی او دی ودی دی وی زمانه تلی شي زمانه کوم ځای تلی شي مخکې دریاب دی او دی په لمنګي او دی ودی کوم په لا ما څخه اسونه دي ما څخه فوج دي تحقیق یو کوی په دې اړه رودینل توتی قل هم ته وتی دي وی راځي چې ورپسې زو اډر یو کو شاوي دغه خپل ټلیفون اډر یو کو اتیا لک فوج راجمع کو اسی لاک فوج ابن اسرائیل دا وخت کې سورو شپږ لکه دیر زره سورو بنی اسرائیل شپږ لکه دیر زره نو چې هغه ساحران ور سره کې دوه لکو ترسي ساحران ایمان ټول راړه کنه نو چې یو غور سره کې نو لکو تر دې ولکو اتیا لکو ور پسې بوزا د دوه تن یو یو کتوم نه راځي ویلې غازی الته موسی علی السلام دریاب ته ورسید سبا وخت شپه نور راخیږي نور راخیږي هغه قوم ورته ان لمدرکون من رسول شو وجه موسی علیہ السلام ته وی او تور تیار را روانه ده فوجو دنیا را روانه دشت ده یا غو دریاب دریاب وای دا در په مال لار راکا دریاب ورته ته خې ما چې لار ور کړل وی امسا در څخه دا وی وه او چې په امسا یې وه درځي ورکه دولس لارې پکې جوړې دولس ټوټې شوې او د وبو غرونه ودرېدل طالبان غرونه د وبو ودرېدل کته ځمکه راوته میل کته وار څومره کته شو فورن پکې هوا ولګي دا اوچ شو ابو لاړې دي غاړې ته ابو یې منجمد کړی لاړې دي ابو سو قدرت الله خاص کولی هوا پکې ولګي دا موسی عليه السلام یې شابه دی موسی عليه السلام یې شابه په لار باندې دی دول فرقیو په لار روان ابن خلدون لیکلی دی ابو کې به یو بل تخکارېدل وبو کې وا دغه دله چې لا غمو کار دی په لور کتل دی به دی ته نور کار دل چې تسلی وي ټول لړ دی کې فرعون را ورسید اب اتیا لک فوج دی ور سره چې فوج دی ور څخه اسی ودرو چې څه چل خو دی څه چل خو دی او تفاسیر وای چې اسی ودرو نو جبرئیل علیہ السلام د اس دا واګیونی سلا نو مخ کې کړه مخ کې کړه ته سرستو کېږي نو چې بادشاہ مخ کې نو رعیت خود ورپسې ټول ورپسې هغه یا په لوتل لاړ او دای د دې ځای نه د وبو د دې سر نه د دریا د دې سره پورې چې ټول دن نشو کنه ټول یو تن دې بار پاتې نه ټول دن نشو نو الله وبو ته وی راجو کې شي او به پر راجو کې اي میان واسه اتن واچو خدای خوشاله نه چې ودا غوړي رجیبه سيزونه راغله هیګه همیان ورو بیان وبتاتی مزه وکړي اتیا لکه اوس مزه کو پوری شدای ته الله ته توي اجل چې غپی ورکه کته پورته غپی ول ورکه دی امنت برب موسی و هارون هجران د جمعه پیژنې که هم دی دا دی ما وخت تر کو دی او چې تا چې د خدای ته وکوله ځان ته خدای وای لا مو کړل لنګر وی استاد څنګه فلننجينك ببدنك لتكون خلفه ايه نو دې وسم په جایبګر کې پروت ته خلک تماشې لوي چې دا سرکو دی چې د خدای وعده دعوه کوله وانتم تنظرون کې دا مطلب چې تاسو قتل د غاړې نه ورته بني اسرائیل خو پوری ولاړو کنه نغی په غاړې د قتل د سد پاره قتل چې تاسو شک پاتې نشي لم نترك لكم شکا چې پاتې نشي تاسو له شک په غر کېدو د فرعون کې دغه خو یې ولیو چې شک پاتې نشي چې قد تاسو په مخ کې مردار شو هغه په اخلاص شوي ایو کسب کې بار واذكر انعامهم الله آیات کې انعام د الله تعالی بل انعام ته وګورخه وإذا وعدنا د دې وعد شکنه ته وګوره د الله انعام ته وګوره وإذا وعدنا آیات کې چې واچي وعد مې وکړه موسی عليه السلام سره انقضاء او اتمام په انقضاء په تعامل او د پوره کول 40 ليله سلويخ شوي ليعطيه التوراة اول لخوا یا میقات ثانی دی وانتم ظالمون حالات تاسو ظالمان وي ظالمان وي ګوره سخیتا خدای ثم اتخذتم العجله اغا انو مضاف محذوف د الهن په خدای سره من بعده پس دتلو دا وإذ قال موسى یاد کې په وخت کې موسی عليه السلام لقومه قوم خپل الذين عبدوا العجل هغه کسان په وی چې عبادت تسخی کړو موسی عليه السلام هو کوي تور تل دی د سخی عبادت شروع کړ یا قوم ای قوم انکم ظلمتم پدې سره تاسو ظلم کړی انفسکم په نفسونو په اتخاذکم العجله فنیول تاسو سکیلر الہن په خدای سره ورسکی تا خدای وی اتخاذكم العجل الها فخدای سره فتوبو توبو باسی الى بارئکم خالق پلتا توبو باسی خالق تا توبه د دې سوې ان په قتل سره چې چا د سې عبادت کړي چا د سې عبادت کړي او بل رور دې پلار دې غنه دې کړي چې چا نه دې کړي دې اوج نه د دې توبه داوا سخته توبه یو د اوجنا بد د توبه دادا ځکه مسله د مرتد چې دا د قتل لکنه د مرتدان شو قتل کوي د مرتد حکم دا دی نو حکم په نافذ کا صح چې قتل کوي روړه بایګان انو فتق انو الى باركم فاقتلوا انفسكم او داسې وریاد ودرې چې یو بل تنخ کارې دل نو فتاب علیکم راوګرل الله تعالی پتا ته باندې ای قبل توبتکم بعد الارتداد قبول کړه توبه تاسو پس مرتد کیدو نه انه هو التواب ده الله تعالی توبه قبلون کې مرتدین لرا او رحیم دې به په ایمان رحیم دې په ایمان دې انو اي رحم په وکړو هم 70 رجلا دا او یا تنوخه ابن عباس وی دا او یا تنو نو دی الله تعالی بیا ژوند دي کول خان دی الله تعالی بیا ژوند دي کول فتاب علیکم راوغری راوغری الله تعالی پتا غبانی یعنی قبیله توبتکم بعد الارتداد انه هو التواب الرحیم تعالی توبه قلب شپږم انعام وید قلتم یاد کا پاو وخت کې وی تاسو یا موسی دای په تیه بیابان کې اوسېدل التتلی ویلن نؤمن لك هرگز ایمان نرالو لك تعالی را بذایوی لن نقر ان الله اعطاك التوراة منګه اقرار نکو چې الله تعالی تورات درکړي دا کله وی قتلتم نو جلالین وای او یا زره مړ شو بیا د دین زیات باندې وای دا مړ شو په یو وخت باندې نو ثم بعد سلام صد پارا چې تام کی اغا میعاد د عمر خپل چې څومره عمر مقررو چې دا تام کی د دې لپاره د دې لپاره لعلکم تشکرون د پاره تاسو شاکران شئ بعد موتکم پس د مرګ تاسو نه بعد دې مرګ نه تفهیم کې وای وای نه دا خوب دا خوب د شی وی دی خدای ورته مرګ وی دی ورته ودوي دې د خدای نه خپويږي ها غلط لګیا په ځان تر وای خدای ورته مرګ وای او ما بیا ژوند کړل هدي ورته خوب وي لعلكم تشكروا نعمت الانجاء من الموت چې نعمت نه نجات د مرګ نه مې درک درته دا لوی انعام دی کنه بیا مې ژوند دی کلی دا الله تعالی خی چې په دې ژوند باندې وګوره یو شپه یو ورځ مړ پراتو ټول ارسو زره چیو ارسو زره چیو او بیا مې ژوند دی کلی نو په دې قیاس کوي چې اخرت کې به بیا ژوند شي ما ته ژوند کول سدي یو ورځ پس کروڑ کال پس یو شان دي اذا اراد شيئا ان يقول له نوللنا ومن عام وظللنا صور دې په تیه بیابان کې اوس ورته وادي سینا وای کل رجل سواع هر سړی له یو سواع د هر سړی د کور مخې ته د سبا خاتون نور خاتو پورې به من ورید من داسې یو شی دی لکه دا واوره چې وری کنه واوره واوره تاسو لیدلې ده واوره چې وری دا وریدا د کور مخې ته نه داسې وراټول کړ یو کوړې به ته جوړ شه اما دې دار الواوا هغه به خوړه خمه دې دار خوګه فيذبح الرجل منها ما يكفي ذبح کول به یو سړی هغه چې کافي کېده ولر ګیډو سړی یو ولا کافي کېږي یو دورا الوا میده خو دورا غونټ شي ده دا ټوله میده دورا ده وي معده د انسان دورا دورا غونټ میده دا به تپسه دا به درې رایا کې ښا نو چې به دورا ډوډۍ واچي ادوره پکې وبو واچي نو ته بیا ورسره فروټ مو خوري پاتې دې په څه بیا حسان شي هغه ته استرګې په پټي وجدا لقا دا یا ساتي میده بدري راي کوي ښا ته میده خو ټوله دوره شي ده به دې ته ګور دوره میده ده او ته به کې واشه سمره زیاته کوي کنه دا سمن ترنجبین ورته من وو ترنجبین دا سی وریږي دا واوري په شانتي سپین سلوا سلوا دا سی تعبیر به درته کوم نو سړي چرګانو ته وګورئ کنه په چې لاس به کینی نو کینی ودغه شی وکړه او بڼي ور سره نه وي نه سره بڼي وي نه سره بڼي نه وي لکړ هوا براله نو غي براوستل قدرتي به پیدا شو هوا براله نو غي به دي غاړي تراوستل دی ولا الله په میرا کې انتظام کلو خوري من طیبات ما رزقنا ته پاک واغنه چې ما روزي کړې تاسو لره ما رزقناکم ولا تطغوا فيه او زه را ډولولې انسان او حریص شعر خلق کله انسان حریصه یو حریص پیدا شوی نو دغه کو الله وی وما ظلمونا ولا ظلمونا دې زما څه نقصان نو کړی ها وما ظلمونا دې زما نقصان نو کړ بالکفران والاستبدال ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن و په نفسونو خپل باندې زیاتې کوونکی ځان له نقصان وکړ ځان له نقصان زما خو ځان نقصان نه وکړ وما ظلمونا انو دې زیاتې او نه کو چې کفران د نعمت او کو دا ظلم ځان پر وکړ لیکن و دې په نفسونو خپل باندې ظلم کوونکی دا اوس تخفیف ورکړي او یا بلو اردن شام فلسطین مختلف روايات راځي فكلوا خري من هذا غينا من هذا غينا منها يعني فيها پای کې حيث شئتم كم ذاك استاسو خوخي اكلا رغدا بخراك واسع سرا رغدا فراح كلا اخري فی السحر فقال چې بخشش غواړي په سحر کې فبدل الذين ظلموا بدل کا کسانو کسانو ظلمو چې ظالمانو قولا وفعلا قول افعل دواړه قولي بدل ک فعل بدل ک غیر الذي غیر داغه قیل لهم چې ویل شوی دی تا طاعون من السماء د اسمان نبی ما كانوا يفسقون په سبب دای چې دی فسق کو قبل ذالک فاسقان په خوا نه دي نو ګور په مامور به عمل نکو دا هغه امر د الله نه خلاف کو چې خلاف یو ک الله تعالی په مرض طاعون راوستو اتم انعام اسمان نه مې نه وی ورولې د زمکې نه مې ولو په پیدا کړو اذن انعمنا دارنګ انعام یو کو په دی باندې بالماء من الارض قبل نزول الماء من السماء فإذ استسقى فواجه طلب دوبوك موسى عليه السلام لقومي دفار دقوم خل يا الله تعالى دی خوب نشته دلته میابان دی او سره دغه ده او ګرمي ده فقلنا هو ما ادرب بیا تواک الحجر و پانسا خپل سر الحجر کاړي یو ګټه وه فزربا نوی وه له یو ګټه یو ګټه پرته واغله لخت ورته خواټن کای درا دی ولا ورک چې درا دی ورک فانفجرت منه نجاری شوي فانفجرت روان شوي په کثرت سره فانفجرت نو جاری شو منه داغینا اسنتا عشرت عینا دولس چینی دولس چینی تی روانی شوی خواه هغه کان دې دز ورک او چې دز ورک دولس ولې ته نه چاپیر روان لکه تاسو د سونو تزان لزان ل بمب باندې نه دقه شان د کال نه چاپیر دولس دغه جوړ شي هر یو قوم مراته خپل خپل دغه نه به اوبوري د ګټه کې خدای وب پیدا کړی فن فجرت من اسنتا نجاری شوی دا غینا دولس چینی قد علم پی جند کل ناس هر خلق هر ډلې اناس هر ډلې مشربهم زائد وبوس کلو کلو ورته وی کلو واشربو من رزق الله باب د تنازل کړ کلو من رزق الله فی الارض پزما کې مګه کې فساد م جوړوي ښا فساد پزما کې م جوړوي کم سړی فساد پزما کې جوړي تفرقی جوړي فرقی جوړي دا ډیر ناکاره سړی دی ښا اتفاق پکار دی تفرقه نه چې بل ورته دغه کې دا اوس خلک راوتی دي دا تفرقی جوړي خدای دې مسلمان دې نه وساتي لکه دا مخکې نو ته اوس خدای دې پدې په خپل پلان نکه باندې بزون کیږي ته په کوتک نه پويږي هغه کې ایمان او اسلام او دین او غیرت او علم او عمل تا کې څه دي غلو کندو او په هغه بدګماني کې تا کې څه دي ا دای په کې بیا دا مولایانو حال نه وای مولایانو حال ویلې دی هغه لول اولیاء ټول لول اولیاء لول خلق مو خدای د خپل خاورې نه یو هغه دا دین دا تر رسول دی ښا اته به کې اوس تحریف کې معنوي ته تحریف معنوي کې لفظي خو نشي کولای قران کې کنه نو معنوي تحریف کوي شو خدای دې موږ د معنوي لفظي دواړو نه وساتي خلک په دې غرق شوي ولا تعثو کوشش مکوې په الارض پزمان مفسدين په دې حال کې چې فساد کوونکي یي دا خو زمګه کې فساد دی واذا انعمنا عليهم رنګ انعام یو کو په دې باندې ښا وګوره د ګټې نه د لوبه پیدا کړې دې انعام ته وګوره ګټه کې وبچرته الله تعالی د ګټې نه وبه پیدا کړې ټول قوم بغو بس کړي او من سلوا به خړل او وریت په بیا چتر ډیر انعاماتو دا تخفیف ورکی و اذا قلتم یاد کې په وخت کې وی تاسو دومره ناشاکرو په وخت کې وی تاسو یا موسی اے موسی لن نصبر علی طعام واحد هرګز من صبر نکو په طعام یو قسم ترا دا یو قسم طعام دی غیر لشین کو لانه علوی وهم من السفلين دا د علون راځي موږ خو د سفل نه یو ور داسې دغه جوړ کړ انسان خو دې یو شی ول ډیر کې کنه بیا دې ناشاکر شي خورا داسې وخت راشي بیا بدانه ملاوي دا تر ورته وای نو بادرنګ خټکه دا په عطف شو قیاس عطف او قیاس وفومیا اوګه اوګه ډیر خشه دی اوګه خوريخه اوګه وای که په قیمه دی وای زرو سره به وتاړي ابو دا سړی له اوګه ډیر خره وعدسها نسک وعدتها نس مسور مسور دال ټول دالونه په دې قیاس دي ښا دا ټول دالونه په دې قیاس دي د چڼې د مسورو او د دې بل ميو او شي دا نری دال دا څومره دالونه چې دي دا په دې کې راغله او وعدتها وبصلها پیاز پیاز جدا وي ښا نو پیاز شو مرچکی شو دا نور د خوراک سبز دا چې صلاتو کې خوري دا ټول دا ټول په دې بسوله کې راځي قران خو مشتمونه خروار یو شی ذکر کوي چې دا وی خوري الته کې قالو موسی عليه السلام اتستبدلون الذي اي بدل کې اخلي تاسو الذي غشه هو ادنا شغه ادنا له نفعا ولذتا نفع ادنا دا لذت پکې نشته بالذي په بدل لا غسر هو خير چې هغه به تر دي به تر نخري خراب خري فلم يرجعوا دين واپس نه نوي منګه دغه خو موږ دې لړره من سلوارا لړوه هانو هو خير فلم يرجعوا فقال لهم ايه بيتو مصرن کوئی شي تاسو زي مصر مصر تا دي خار ته زي دادل تن ملاوي فإن لكم تاسو له فيه په دي خار کې مصر کې ما سألتم اغه چې تاسو سوال کړی دي من غیر دعاء احد بيد دعاء دی او تن الته غټي او سټي خريس کوي غټي خري بی عزتی څه ده لکه په خپل غټي څا جامې باندې پخپو اغوستي څا په پټي کې باندې یاي بینډای تلکاری وکټي بار باندې راو دي چې څوک درته وګوري پی جنې باندې نه دا څه په بد حال به والمسکنه مسکنه فقر که په پیسو یې اخلي نو فقیر بشي مسکنه څه ته وایي فقر ته وایي والمسکنه فقیری په واله ولې که په پیسو یې اخلي فقیر بشي که په خپل ګټي څا جامې دا پوندې چې وګوري کنه نو ته به وایي چې دای کوم پالیش ور کړی دی وایي دا سی بد لګي اچوي دلی چوي دلی ولې فرضي ګټي کنه طالب څنګه کډيري پیسې چې لس شل روپۍ د ورځې لګي دغه بس پاتې شي والمسكنه فقيري فقر پرار مثال طالبان چې په پیسو اخلي نه خود به فقیر شي به کوهستان اگر باران نه بارد په کوهستان کې باران نه وریږي بسالی خوش گردد دجل روی په کال اوچ باندې وداستین یو وړکی غونته ولشي از کو سینې بیا به والشي وړه غونته ولې بار به واوري نکیږي نو ته سین به سره جوړیږي ته یې ته پیسې ګټې نه کور نه لنه راځي خود به ورته خلاص شي والمسكنا فقر وباء گرفتار شو بغضب عظیم فغضب عظیم سرا بیره او حق ذالک دا قتل لدی دا پیغمبران به وجل بما عصوا په سبب دا چې نافرمانی کوي وکانو یعتدون او تجاوز کوونکی کانو بدوام الكبائر وعدم التوبه مع ان التوبه مقبوله سره دینه توبه قبول لدی توبه نو باسله کانو یعتدون ودي تجاوز کوي مستمرون دایم په تجاوز باندې قیل لهم اویل شدی ته کم وخت توبه واسي ان الذين امنوا کسان چې ایمان راوړل نو دا اسانه وای کنه ان الذين امنوا باللسان دون القلب تفسیر وای په جبه ایمان راوړی دی ښا منافق دی منافق منافق پیژنې هغه سان چې ایمان راوړی دی په جبه باندې والذین کسان هادو چې يهوديان دي والنصارى نصارى دي والصابئين صابيان ستوي عابدي الكواكب عبادت دستور کوي دا وای د داوود علیه السلام امت تخا صوابین ورته وي نو من امن منهم چا چې ایمان راړ منهم د دې فرقونه دغه ډلونه منافق دی يهودي دی نصراني دی صوابي دی هر بلاده من امن منهم چا چې ایمان د توبې دروازه قبول الله وي توبه وباسي د نقص د اجر د نقصان د اجر هیڅ یره مکو ولا هم يحزنون انا بغم جني بما فاتل چې هغه فوت شوی دی نه نو پاغي باندې بخفني حزن قال خوف خوف د خپل ځان د پاره دی حزن د بل د پاره دی خوف د خپل ځان یری ور سره حزن د بل د پاره لا تحزن ان الله معنا مخبر کیږي الله مون سره دی نو د بل لپاره دی کړ نو دا ایمان راړی دروازه د توبې قبول ده توبې دروازه کلا او قبلي توبه قبول قبول خطوبه وباسه سچ توبه او باسخه د توبې دروازه به بنديږي طالبانو کله چې کله نور د قبلې نه راوخیږي نور د قبلې نه راوخیږي د د توبې دروازه به ته بنديږي بیا ترغی پوری توبې دروازه دا نه بنديږي ښا توبه الله تعالی دومره لوی ذات ده او باسه توبې الله تعالی ته او ذالک والله تعالی ته توبې وباسه کانو یعتدون نو دای ورته وی چې توبه خو بنی دی باندې انبوي غم جن ته غم به پینی خوف به پینی نو خوف د ځان لپاره دی حزن د بل لپاره دی ها دای ورته وی نه هم انعام لا الله انعامات وګوري ا د دې د خباثت وګوري د دې نقض د وعده وګوري د دې خرمسته وګوري د دې وعده خلافه وګوري هغه غاړي ته مقابل ګوره کنه دې څومره مقابله هغه دی او سوي وإذا اخذنا ميثاقكم دا نه هم انعام دی یاد کې پاو چې واغستما ميثاقكم وعد استاذنا بالعمل بما في التوراة فعمل سره هغه چې په تورات کې فأبيتم ندي منوك فشددنا الى تختيم وکړه په دای باندې څنګه می سختي وکړه په دای باندې دې ته وی توبه وباسي عموم د قدرت د الله تعالی حکمت د الله تعالی ایمان په کتاب او پر رسول باندې ایمان راړي په ملائکو ایمان راړي نو تاسو به بچ شئ نو دې ایمان رانړو توبه یو نه باسل خان چې توبه یو نه باسل نو عذاب تراغه واذكر لدفع خوف والحزن اپور ته نو فوقکم التور کوي تور خذو ورته می واخلی ما اتیناکم هغه چې در کوم تاسو به قوت په قوت عمل سره به قوت په قوت عمل سره به جد په کوشش کوي وذکروا یاد کې ما فی هغه چې په دې کتاب کې دي ما په دې کتاب کې دي په دې تورات کې ما فی وذکروا ما اسرار او هغه مې ورته بیان فلولا فضل الله علیکم کچره نه فضل الله الله تعالی پتا سو باندې فقبول توبه سره ورحمته ورحمت الله تعالی نه لکنتم من الخاسرین نو ګرځېدلې وې تاسو د خاسرینو جانان یا مالنا دلته دوه قسمه دي لکنتم من الخاسرین جانان یا مالن فی السبت کان فی زمن داود هدا په زمانه د داود علیہ السلام کې منکم فی السبت فی یوم السبت پرز د خالق الذي امرتم فيه بالتجرد للعباده تاسو به دې کې عبادت کوي بس لکه زمونږ د جمعې پر ورځ باندې سبقونه بس کی و یو عبادت کو کنه تجرد په عبادت عبادت په کو فی السبت فی یوم السبت فقلنا لهم نو دی پاغي عمل نک خانه پاغي عمل نک نو فقلنا او ما لهم دیت علی لسان داوود په جبه د داوود علیه السلام دای په یو امر باندې په یو حکم عمل نکو نو الله تی خندیران اشادوغان جوړ کړو داوود علیہ السلام ورته خیره وکړه کونو قردتن خاطئین داوود علیہ السلام دا خیره وکړه چې خیره ورته وکړه الله تی دا دا شی جوړ او دا شادوغان د چا نسل له ان وای دا دا غي نسل له انور وای نه هغه په هغه وخت بیا مړ شوی دی سو کوئی درې دی ژوند دیو سو کوئی هفته ژوند دیو سو کوئی ورځ ژوند دیو سو کوئی دوا یا او باز وای نه دا هغه نسل یې کو هم هغه شان رامیان دی ګوره چې ګوري لکه دا غي دی وای شي رامیان هم دی خو سپیړه درکې ده وشوي نو کاغه نسل دی او کمړو شي او کوي خوشادوغان شونو په یو ګنا باندې چې یو ګنا کو او عمل یې نه په کتاب نو الله تعالی ورته ادا امت څومره ګناونه کوي الله ورته غږ نه کوي ښا دی امت ته وګورئ او الله ورته غږ نه کوي ښا دا الله دې رحم ته وګورئ لا عبر عبرت ما بين يديها القرى القريبه منها يعني حاذر حاذرين لعبر لعبرت القرى القريبه منها حاذرين لعبر الشخار وما خلفها غايبين لرا اخنزیران شو وانی اوریدا اوس وذکر قصه الخاسرین مالا یاد ته قصه د خاسرینو چې مال مال ولا خراب ک الله تعالی دومره تاوان کې راوستل په لکونو کروڑونو تاوان کې راوستل وذکر قصه الخاسرین مالن هغه جانن شو دا مالن ولقد علمتم الذين اعتدوا بترك المامور به چې هغه ترک کړو د مامور به ولقد وإذ قال موسى يات په وخت چې موسی عليه السلام لقومي دا اخر د قصې د طالبانو دا دا سره اخر د قصې دی اول د قصې هغه کوي د خجالتکم و اهانتکم معبودکم ان تذبحوا بقره نو دا مؤنث ده او بعض وی مولانا اشرف علي صاحب د بیل معنا کړی ده ان تذبحوا بقره بیل بیل غویته وی او بقره غواته وی بعض معترضین اعتراض کوي وی مولانا اشرف علي صاحب دومره لوی سړی غوا غوې نه پیژند هنر به چشم عداوت بزرگ تر عیبت گل است سعدی و در چشم دشمنا خار است دشمن خو اعتراض کوي کنه نو موږ ورته د مولانا اشرف علي صاحب دومره علم لکه دریاب دا علم دومره لکه دریاب هغه ته حکیم الامت وای او تاسو د کرکنې په سر خونه نه پويږي چې بقره مصدر ده ام مصدر چې ده یطلق علی الذکر والانثى د دې اطلاق په مذکرم کیږي او په انثام کیږي ها نه خو به علمي ستاسو ده جاهلانو چې تاسو دور نه پیژنئ چې دا بقره مصدر ده او د مصدر اطلاق په مؤنث هم راځي او په مذکر هم راځي نو کو څوک د مذکر معناو کې هم ټیک ده که د مؤنث معناو کې هم ټیک ده مولانا چې د مذکر معنا کړی ده کیک باړای په غوی باندې کوي ښا دا ارټ ګرځي په غوی دا یوي کوي په غوی باندې هغه د عرف سره صحیح معنا کړی ډیر اعلی صحیح معنا یې کړی دا عرف سره لیکن بعض سړی اجدي ناغه په غوا باندې ارټ ګرځي بعض سړی اجدي غوی نشي غته نه په غوا باندې یوي کوي دا مشته دی نو دا دواړو باندې کې ښا دی باندې مولانا صاحب هغه علم ظاهر شو مولانا صاحب ډیر لوی علم الله ولا ورکړو ښا الله امر کوي تاسو ان تذبحوا بقره الا لکی بقره بس وای کدی یو مطلق بقره دی ولې وا الا لکی هغه ولا کافی وا قالوا وی اتتخذنا هذوا انسی ته منګه هذوا پټو کو سره ام لا ټوکی کې کنا دا ته موږ سره غپ لګي چې مړ دی او موږ دوی غواله لګي عیسی علی السلام غوانه والا لکړي عیسی علی السلام مړ ته به وی قم باذن الله پاسه پیزن د الله نو غواله لکړي نور نور داسې راغلي دي نو تاسو ما ته مونږ ته څنګه امر کوی قال وی ورته موسی علی السلام اعوذ بالله فنا وان په الله تعالی تر دین من ان اكون من الجاهلین چې شم زده جاهلان ټوکی خو جاهلان کوي ټوکی نکو ټوکی جاهلانو کار دی زرت صفا خبرکو قالوا ویلی خا چې ته صفا خبره کې نو مونږ ته وایا قالو ویلی بل سوال کې ادع لنا وبل مونږ ربک رخل یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هي څنګه دا غوا غوا څنګه دا دا غوا به ځوان ای ک به بډای به ک ځوان به ک وړه به سور غوا لاله کو غوا غوا بویا يبين لنا ما هي قال ورت موسى عليه السلام انه دا الله تعالى يقول وي انها بقره داغوالا ادي دي نوم وي مذهبه اسمها مذهبه بقره غوالا لا فارد نبي فارد ولا بكر فارد زړه بنيخه خړه په زړه بډای ولا بکر ان وړا بکر او عوان درمیان دی بکر وړه بنی وی نه به بډای وی نه به وړه وی نو چې نه بډای نه وړای نه غسی خس خوندري خمدیدار خوندري کنه خس خوندر به مدیدار خلک قربانه الاخلی سپین بل رنگ باندې فاقع اللون خالص به رنگ ده دی فاقع اللون خالص به تک زیړه یو خاصه معمولی زیړه خالصه زیړه خالصه زیړه غوا چې خسر به ډیر خون کوي ښا فاقع اللون خالص به رنگ ده دی زیړه تسر الناظرین خوشاله کوي به نظر کون کی نظر کون کی چې ګوري ورته ارسو بوې راځي بسار وې ده عجيبه خوندر ده عجيبه ساتلې ده ا مالک ته خلک داډ ور کوي کمال کړي چې دا څه خې ساتلې ده نو دا داسې معمولی خړه مړه بني خالص جړه وي ښا تسر الناظرين چې خوشاله کوي به نظر کوونکی قالوا ولي ادع لنا وبلمن ربك رخ يبين لنا چې بیان کې مت ما هي دا غوا ما هي دا غوا بسنګي غوا ډيري دي جوتي به کارټي به وري وري نو کنه انا باندې ګوري خانه اړې نو انو و چې ګړې دل نور دی وای غوله تنگ دی دي کې نه ګړې دا هغه کار کوي ښا رینو نه باندې کوي وبلمغه ادعو لنا وبلمغه ربك رب يبين لنا چې بیان کې مونږ ته ما هي څنګه به دا غوا ان البقره تشابه علينا فتيزر غوا غډ وډ شو په مونږ باندې تشابه غډ وډ شو علينا په مونږ باندې وان ان شاء الله او مونږ که رضا او شي الله تعالی لمهتدون لار مندون کیو مونږ له لار الله برات په تنظیم برابرۍ یو به تنظیم برابرۍ نو کله ان شاء الله یو ویلی وی در قیامت پورې ولې سوال کو یو طریقه باندې به جواب راته در قیامت پورې به دې سوال کو الواد به سوال کو کړو کړو وسو نو تو کوترو به سوال کو په یو طریقه به جواب راته قال وی ورته موسی علی السلام انه د الله تعالی یقول فرمای انها بقره دا غوا ذلول نبی تابدارا دا صفت د بقره ولې چې ارټو ګرځي یې سټ کې فرق راشي داخ پر راشي ښا او چې دا یو یو کې کنه طاقت کې فرق راشي طاقت کې فرق راشي او په دې سټ کې یو داغ راشي دغه هغه جخ په پروتي کنه نو لا تسقي الحرث نبو بكي فصل مسلمه سالمه بيد دي داغوننا ا دې دې کارونو نه د کار نه د داغ نه به سالمه نه به کار کړي نه به داغ یو قسم داغ په دې نه تور زیړ سپین بل قسم بل اس قسم داغ په دې باندې نه ښه لا شیت فیها نه به داغ په دې کې مسلمه سالمه به لا شیت فیها نه به داغ په دې کې یو کار کړي شیت داغ د وجه د کار نه یا د جوتی ارټی د وجنا یا اسی یو داغ پراغ نه نه نه قالو وی دی الان جئت بالحق استارات لك بالحق بالتفصيل الحق وتفصيل حق سرا نجومل وی چې دا قول دی باطل کیږي قالو الان جئت بالحق کدی دا غوا نه ولیدلی دا قول د دی غلط دی چې الان جئت بالحق دی څه لیدلیو دی خو نه ولیدلی نو بیا دا قول لیکي نو هغه وای د دینه معلومه شو چې دا غوا دی لیدلی و د دینه معلومه شو چې دا غوا دی لیدلی و نو ځکه وی الان جئت بالحق اوس تاراتلو ک بالبيان الحق نه دی غوالو الولو ته چرته لکیدو مفسرین په کې اریان دي ای وای دا د غوا کیسه ځان لره د غوا دا کیسه دا ځان لره ا د مړي کیسه وای ځان لره وای د قتلتم نفسا فدارات دا وای ځان لره ولي ګران ده نو غي جدا کوي جدا کوي جدا کوي وینا دا یو قصه ده خان ته سیاق سباق ته نه ګوري قصه ټول یو لاته جدا کوي څنګه جدا کوي سر نه باف وغه اخر دی او دای اول دی وما کادو يفعلون قریب نو دی چې کړي دا کار لخو د ولی د خوف د من پکې رسوا کیګو ظاهری کو پکې قاتل ظاهریږي او سمن ډیر دي سمن ډیر سمن کثیر دي نو دای دا قول چې الان جئت بالحق جمل وی دا اله صحیح کیږي چې دی دا غواړي دلی ته چې غواړي نه ولې دلی بیا دی دا قول غلط دی څنګه وای دی نو تفسیر عزیزی په تفسیر عزیزی کې مفصل کی سره اورې طالبانو هغه دا چې دا غوا دی یو سړی وا اجت سړی و هغه بوډا او کمزور یو وړه سړی و موږ ته بچای و دوره هغه واغستا او په ځنګل کې پری خدا ځنګل ورته وای کنه علاقه کې کلی کې او ځنګلي بیلا پری خدا وی یا رب د ابراهیم علی السلام ما دا څخه پتا باندې سپارل ده پری خدا هغه سره مړ شو دا غيو زوی پاتو هغه زوی لوی دو لوی دو لوی شو زلمی شو مور ورته وای بچي ستا پلار یو غوا پرې خو دی وا په دې ځنګل کې لاړ شاغه راوله پړې ځان سره واغست چې پړې واغست نو لاړ شه وغت پیجنې نه نیولې نشي او ته به ودرېږي د ځنګل په اړخ باندې به ودرېږي اواز به وکړي یا رب د ابراهیم علی السلام زما غوا مال راولي دا واز بوکي د التلا پړې ورڅخه ده اواز یو کو چې دوه درې سلور شپږ منټه تیرېدل هغه غوا په دو دو دو دو باندې راغله اته څخه ودرې ده د ورته پړې واچو را روانې کو تفسیر عزیزی وی دی غوا ورته وی په سور شپه ما زه دې بوزم دا لري بابا دی ورته وی نه نه زه نه سوال راي اوس تا کوړه نو چې کلی ته غوا راولین ټول خلک ویني کنه یو ویني دی وینم تاسو غوايي بل سره یو لشل کسان دل دیر شي ویني یقال ویلی الان جیت بالحق دقه غوا مونږ لیدلې ده دا بالکل راغلی ده او فلانی کړه ده فلانی زخر دا غوا راغله دته مور وی بچی دا اوسه دا غوا بوزه دا خرصول ځای کې مونږ ورته میله وو میله کې خرڅه کا پښپا ګروپای باندې پښپا ګروپای خرڅه دې لا وی نه نه شپه ګروپ مطلب د شیطان نور سنو هغه غواس کولا خو دې د مور نه مخالف کوي د مور نه مخالف کوي نو بعد وی حضر علیہ السلام راغه ورته وی زالا غوا بوزا کورتا او دی پسې کسان در روان دي او په قیمت بنو درېږي دا بنو چې دا لاکه دوه لاکه نه دې د مور ډېر سخت تابعدار او بعضی وی ملک راغی بعضی کتابونه لیکلي ملک ورته وی زاد ابولا دې پسې کسان درځي او دا غوا به تانه اخلي خو ته په قیمت نه ودرېږي د شپې طالبانو دغه واقعې وشوه یو سړی و په بنی اسرائیلو کې هغه بعضی وای د تر جیداد او د غې لپاره او بعضی وای لوري وا چې مال دا لور راکا نو دا غي د پاره غنور کوله نو هغه تری اوجو د شپې کند کې لنګل کې وجنه بس راغه خلکو ته وی وو هو تر مینه راغله چې څه چلې الا هو شروع یو ګرځي د بلا دلته دی او دا یره دا به دوه جلی بل به دوه جلی ا دولس فرقې دا به دی وجلی دی وجلی دی وجلی دا دا لوی شرط جوړې وی سړیا سټول قوم په کې را لړو غندکو راځه چې موسی علی السلام لور شو موسی علی السلام ته وو موسی علی السلام ته وی چې د قشان زما تر وجل شوی پته نه لګي وجوي موسی عليه السلام ورته تاسو غواله لکه غواله لکه چې غواله لکه دی لړ هغه کور کې هغه غوا ولاړه د شپې لا واقع شي و درځي دی غوا په لړ چې غوا په لړ وای راوسته الاله کړه نو غوا کې دوه خبرې راغلي یو لیهون معبودهم چې اهانت د دې د خدای راشي چې دې د سخی عبادت کړو یو دا خدای لال دا مور د لالا لکه خپل مور د خلاته کی کړو دا د سخی عبادت کوي او دې لکنتم من الخاسرین دې بخاسران مالن شي نه ورته وی دا په لس روپۍ غواره ته وی نه وی بس نه به کول نه نه نه نه به کول ورته حتی دې دې ته ورسېدل چې بایستا غوا د دوره پیسو نه ده او نه د دومره قیمت ده خو موږ دا کار کوو چې تعالی سره وعده کو چې د دې د پوسټه کې نه پوسټه کې دا بدلا د روپونه د ترونه بعد خو سره وای د سرونه ډک راړو یا د روپونه یا د سرونه ډک براړو بس نور قیمت مو آیا نو د غوا په سرمن کې تور لوي سره روپای راځي د شپږ روپو غوای په شپږ کروڑو نه دا کار د وجه د رسوایینا او ظاهری قتل او د ګرانوالی د قیمت نه اوس دا غوای الاله کړی و وای د قتلتم نفسا دا سرد کیسې ده ښا وای یاد کې بای قتلتم چې تاسو قتل ک نفسا هغه نفس لره قتلتم ای آباءکم جلالین ټول آبا کی دي پلاران استاد قتل کې او نفس دا غنوم شبیر احمد سی وای غا عامل نومیو عامل کاکا یې قتل کخه نو فداراتم تداراتم فیها تی په دې کې ادغام غوښ ګوري نو مختلف شوي تاسو فیها فی قاتلها په قاتل لاغه نفس کې چاوي دی وجلې چاوي دی وجلې چاوي دی وجلې مختلف شوي والله مخرج ما الله تعالی خارجون کړي ما داغه په بعض د دې غوا سره په بعضها په بعض د دې غوا سره فيسير حيا وبغري دې ژوندې په بعضها په بعض د دې غوا سره چې غوا په وای ژوندې بشي نو غي په نو تفاسیر په کې لیکي جبه په والا سو کوئی لکای په والا سو کوئی ولې په وه ولې دا ولې په وه دای په وه په بعض یا په بعض دې غوا سره او قبلګار رحمت الله علیه به وی اوسنی ډاکټران و دی ویل علی وینه ورته وخیږي وی وینه وینه وخیږي دلته خلک ګرځي وینه راکې لکه طالب کې وینه چرته د خدای دې غرق کړ کوشي هغه وی چې روړای خوري ته وینه غواړي کالج ته ورشه انو دی خو د حکما او مسلک دا دی چې دا حیات په وینه باندې دی وینه چې بګي و ژوندې وي انو ای به عبرتن پچکاری ولو کو وینه ورته وخیږو ښا نو دا خه معجزه شو دا و معجزه د موسی علی السلام معجزه و د موسی علی السلام کنه په غوا لالول باندې مړ ژوندې کیږي معجزه نه و او وینه د غوا هلاکت دی دا هلاکت ته تباج د دې ویني یو سره غونته ګروپ چې خراب شي بس سړی مړی سړی مړی د بندا د بندوی نه چې بل سره مخالف دي دا بس مړی هغه بیا د غواوی نه انسان ته خېجول خو معجزه اظهار ته کیږي چې په زهر باندې ژوندې کوي دا چې مثال لکه زهر ورکه هغه ژوندې شي نه عبرتن ستن ولا وای لعل په معنا د کې تعلیلیه ده کې تعلمون تعقلون کمال قدرته چې تاسو پوښي په کمال د قدرت الله تعالی د الله قدرت په در تخکار شي وګورئ د الله قدرت عظمت ته وګورئ مړ ژوند دي کوي د بعث بعد الموت دلیل او ثبوت ستاسو په مخ کې ستاسو په وړاندې سلويخ کال دی غوا کتلا د قضای کې بنش طالب جان په کفاله د رجلینو کې دا ګرانه ده هاي دا وي ته وای دغه ها اوس په دې قول څه چل کې نایب تطبیق ورک تطبیق د طالبان تطبیق د دې قول د مفسرینو با هغه ذات ورکو کانو هدا بنی اسرائیل یطلبون البقره طلب کو د بقره اول بقره او پیجنه ما درته بقره ستوي وي تاسو وای غوا غوي ته وای پریدا مصدر د یطلق علی الذکر والانثى په دواړو باندې کیږي بقره ستوي اول چې بقره او پیجنه الا په دې قول پويږي صحاح اللغات د حدیث یو لغت دی هغه وای البقره بقره ستوي التوسع في العلم والماء ټول لغت دا ذکر کوي توسع في العلم والمال یا ډیر لوی مال دی مالدار دی یا ډیر لوی عالم دی هغه ته بقر وای نو په دې قول دلیل راړي هغه دلیل راړي لانه يقال محمد ابن باقر د دې وجه نه ویل شي محمد ابن باقر لتبحر علمه د وجه تبحر د علم نه یو دریاب دی لانه عالم نه دی یو دریاب دی نو هغه دریابي د تنه معلومیږي لتبحر علمي به دریاب دی نو غیب د دې دا معنا کوله کان ودا بني اسرائيل يطلبون البقره طلب کو د فند حکمت بقره د دې فن نوم دی د حکمت نوم دی خو اول پکې بقره شوی دا لکه اول یو کلی یو سړی جوړ کړي هغه کلی لاغه پسې منسوبي کنه اسماعیل آباد اسماعیل کاکا جوړ کړ ټول کلی وای دا اسماعیل آباد وای شو یو بل کلی یو بل سړی جوړ کړ هغه پسې منسوب کیږي نو اول پکې بقره شوی و دا فن حکمت دی کانو دا بنی اسرائیل یطلبون الفن البقره دا د دې قول د تفاسیر جواب كانوا يطلبون البقره الموصوفه 40 سنه کشاف ابن کثیر هو دې چې طلب کو د فن د بقره 40 سنه سلويخ کاله دا فن کته غوای نه کته وای خسارو مونته لاله کړه تب چړ گیا مر گیا امړی باندې ټوټه والا یا جبا یا لکای یا حرف چې په وال هغه وی د دوه جلې نار واره وو وی دوه جلې خبره لا خلاص شو بیا دی به تاسو نه کول موسی علی السلام نو کانو ودی یطلبون البقره طلب کو د فند حکمت 40 سنه سلويخ کالا سلويخ کالا کې د دې داسې یو سوال پاتې نشو چې د موسی عليه السلام دا غي جواب ورنکو یو به ول ورکو دې له سپکار دی هغه ته جواب ورکو نو دای چې طلب کو ته فند وای نه کتلا فند حکمت فن د علم د علم د حکمت کته 40 سنه سلويخ کالا په قول د تفاسیر باندې پوښوي چې د سلويخ کالا غوا کته نو موږ پروت سوال دا دی موږ سن کې د سوال دا دی مثلا د فن د قابیل او حابیل نه راغلی سوال دا دی نو څنګه هغه پروتو موسی علی السلام په دای کې وو او د دفن مسله ورته نه کوله نو تفاعلوی تفاتیر دا وای چې کانو یطلبون الفقرتا و دې طلب کو د فند بقره 40 سنه سلويخ تعالی نو طالبانو بقره ستوي علم تويخه البقره التوسو في العلم توسو په علم کې صورت د علم دا صورت د بقره نه ده خدا سماعي دي نو مونږ یې واو ځکه آشان راغلي دي مونږ په کې فرق نشي کولای رسول پاک ویلي دي بقره ورته نو دا فند علم دی نو سورته فاتحه پسې سورته بقره ولې راړو په دې کې ډېر لوی علم دی د دې علم نخلاصيږي دا په درې کال کې هم نخلاصي کې په لس کال کې هم نخلاصي نو خو دې ځان خلاصو ټکی لفظي معنا کو زو تختو نور خو دې دغه نخلاصي کې وښوي دا دومره لوی دی سورته بقره حضرت عمر په دولس کال کې ویلو دولس کال کې حضرت عمر سوره بقره ویلو ابن عمر په اته کال کې ویلو دا دومره لوی علم دی په دې کې دومره لوی علم د بیان هغه نکیږي ها خود دغه قول خبره ګرانه ده ذکر لوی تفاسیر داوی کانو یطلبون البقره الموصوفه 40 سنه ودی طلب کو د بقری موصوفی سلویخ کاله دا غوا قتل قتل سلویخ کاله قتل مړ په ځای پروتو نه فلال واقع شوی دا نن واقعا مړ پروت دغه شانو هغه کوټه کې خو جوار غتا لغوا ګورو نه و دای چې طلب کو د فن د علم د حکمت البقره التوسع في العلم والمال لانه يقال محمد ابن باقر لتبحر علمه د وجه تبحر د علم دا غنخه هغه دومره لوی علم او دریابو نو د دې وجنه د علم د بقری کته علم د حکمت علم د بقری سره علم د حکمت نو سوره بقره ورته وای سوره د علم ښا دا سوره د بقره نه ده خو بقره ذکر شوی دا رسول پاک ویلي دي قران ویلي دي دا اسماء سماعی دي دي کې تخپل تصرف نشي کوله نو د دې وجه نه ورته ویل شي لیکن په معنی دلته پوه شي الته نه پویا د سوره فاتحینا رست سوره بقره راړه ذکا علم د فاتحی بتا تخکار شي په سوره بقره کې دا علم بدر تخکار کی خو ته تفصیلا وایا څلو علم د پکې دومره علم دی هر فن ته اشاره کړی دا هر فن ته ناشنا علم لدي پکې ښا جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال لا لا خلق وشوي هغه خلق لاړل چې هغه پویدل پی نو دومره انعام الله تعالی وکړو نو دا څه شو لکنتم من الخاسرین جانن یا مالن نو اول قصه د خاسرینو جانن چې هغه شادوغان شو او دا قصه د خاسرینو مالن شو د شپږ روپو غوای د شپږ لکو نگران خرڅ کړ وې د دې پوسټکه به تعالی مونږه د سرونه یا د روپو نه ډک راړو بد نور راته نو مونږ ته مړ شوی دی نو د یا پیسې جمع کړې هغه له پوسټکه د روپو نه ډک او چې په مړي باندې ولې یا لکای و هغه دا یو معجزه وا دا معجزه وا د موسی علی السلام عیسی علی السلام معجزه دی قم باذن الله ژوندې بچي خو لغوانی ویل علی کړی او دلته لیوهوینم مدارک وای لیوهوین معبودهم چې اهانت راشي معبود د دی لره نیو به د دی د خدای پورې علی کړه نیو دې نه دا اهانت راشو بل تاوانیان شو لکنت من الخاسرین مالا تاوان کې ډیر رالل او دویم رسوا شو چې غ خپل واره وجل او خپل واره وجل او دریم اثبات د قیامت چې دې الله تعالی ژوند کوي نو تاسو به ټول الله تعالی ژوند نه کی تاسو به ټول الله کذالک کن دارنګ کذالک یحیی الله الموتى دارنګ ژوند کې الله تعالی مړو په قیامت کې ويريكم آياتي خيتا آياتنا القرآن تو قدرت فلعلكم تعقلون دومره انعام په الله کو اغه لس انعامات در دې پورې بیان شو طالبانو دې پورې لس انعامات بیان شو او لس د دې نقد د وعدو بیان شو لس پکې د دې خباثتونه بیان شو نو سورته الله تعالی وایي چې دومره انعام یو قوم باندې وکم یا بنی اسرائیلو ستاسو زړونه خو د ګټې نه تخلي ثم قصد قلوبكم یا سخت زړونه ستاسو من بعد ذلك پس د دې احیا مذکوره انعامات سابقونه نو فهي دا زړونه کل حجارته دا صاحبان د زړونه دا زړونه یعنی صاحبان د زړونو کل حجارته په شان د کانو دي په صلابته په سختوالي کې او اشد قسوه او اشد قسوه یا او هي اشد یا سخت دی په قساوت کې ځکه ګټي کې اثر کیږي د خدای دی یاري نه خو تا کې نه کیږي استاد زړه د ګټي نه سخت دی و ان من الحجاره په دې سره باندې د کارونه لما البتا غدي يتفجر منه الانهار چې جاری کیږي دا غینه انهار نهرونه او بته نه بلیږي ډیر به له نیر تیر رواني یو وړو کې ګاټه به نور چینه نه روانه وان منها بعد دې کارونه لما البتا غدي الشقق جوجري وچويږي هغه فيخرج منه الماء واغي بيږي دا غينه او بل لګي لګي اغينه لګي لي وو بای وان منها قد سر بعد دې کارونه لما البتا غدي يابتو من الجبل چې راور غړي د غرنه غر نه یو ګټر او غړ غړ غړ ګټر علوي کته خلک وی پیریان ګټي ولي پیریان ګټي نه ولي دا د خدای دی یاري نه ګټر علاقه لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل ان الله تعالى غافلنا خبره اما تعملون دا نه تاسو عمل کوي تاسو عمل کوي تعدا کوي دا شاقيان دلی کس نور قران تو روشن مخواش دل کی او سنگت سا آئید کم زلکی چی دا قرآن نور نی اگر تا زلو آیا غیا اس پا ندا یا گٹ رقا دکر گٹی کی دمر اثر کی گی ستا پا زلکی اثر نکی گی دا دا گٹی نسخ دے دا سړی د ګټې نو ما خو دی ښه نو وقودها الناس والحجاره حجاره معنا کافران دا کافران نه ګټو نه سخت دی هغه هغه معنا دل ترالقه ځکه بعد د کانو نه داتې دي او دای کی اشاره دای کی نرمواله دای کی سرایت هغه نه کوي نو ناکاره خلق دي وما الله بغافل ندي الله تعالی نا خبر عما تعملون هغه نه چې تاسو عمل کوي اوس الله تعالی دا او ثمره ده ما دا تتمه او ثمره ده حال دویم د پلارانو د دې دغه اول خاسرین جانن شو دویم خاسرین معلن دا دا خاسرین معلن او ثمره وای دی مؤمنانو تعالی وای و مؤمنانو تاسو چې ورته خپل دین وایي نو تاسو څه غرض دی چې دی به ایمان راړي تاسو چې دی ته نرم نرم کوی اخوږي خوږي ورته کوی نو تاسو دا خیال چې دی ایمان راړي ما تمام ساتي افتتمعون ايها المؤمنون اتم إيه ساتي اتعلمون قساوتهم اتاسو إيه پیجنې قساوت دی په تعویل باطلا فاسده سره من بعد ما عقلوه پس دای نشي دی په دې په کلام باندې چې دا د خدای کلام د تورات عقلوه په کلام باندې هم يعلمون دی عالمان چې دی محرفین دي ادي عالمان ان غضب الله بالمتحرف چې غضب د الله په محرفین باندې سره دا غي نه دا کول و اذا لقوا فوقت چې ملاقات شو دی دا کسان سره امنو چې ایمان راوړ مؤمنانو سره ملاقات شو نو قالو به دی آمنا مونږ ایمان راوړل بان محمد النبي مكتوب في كتبنا محمد صلی الله علیه وسلم نبی دې مکتوب دې په کتابونو زمون کې وا او لیکل دې زمون کتابونو کې واذا خلا چې یوازې بشو مزو من المؤمنین یوازې بشو بعضهم د دې بعض الى بعض بعض سرا مشران کشران سرا هغه سره به یو ځای نو قالو به دي مشرانو دي کشرانو ته اتحدثونهم ایتاسو خبرې کوي دي مؤمنانو ته مسلې بیانوي اتحدثونهم ایتاسو خبرې کوي او مسلې بیانوي دي مؤمنانو ته بما باغ حکم سره پاغ علم حکم سرا فتح الله فتحه الله علیکم چې کلاو کړه دی غی لره الله تعالی پتا سو باندې په تورات کې من نعت محمد صلی الله علیه وسلم چې صفت د رسول پاک دی صفت د قران دی صفت د امت دی دا تاسو باندې الله کلاو کړه مو وايي مؤمنانو ته ولي وايي دې مشرانو ورته وي که تاسو ورته وايي نو لام د پاره د عاقبت د سرورت ليحاجوكم به عاقبت به لراو دي جګړه به کی تاسو سره به په دغه دلایل سره دا دلایل چې ورته تاسو وایي د تورات او د انجیل دی به تر جګړه کوي عند ربکم پنځ د رب قیامت شو عند دین ربکم پنځ د دین د رب تاسو په دین کې بیا کمزوري شئ تاسو به کمزوري شي ول خپل دلایل ورته مو وایي افلا تعقلون اي تاسو نه پويږي فلا تحدثكم تاسو ورته خبرې مو بیانوي دې ته مو وایي دا به ورته وي د مشرانو کشرانو ته چې خپل دلایل ورته مخې د تورات د انجیل چې دا د رسول پاک صفت دی دا د کتاب دی دا د اسلام دی دا د امت صفت دی د دې ټول امت صفت لیکلو د رسول پاک صفت لیکلو بود در انجیل نامي مصطفی اثر پیغمبران بهر صفا بود ذکر خلیها او شکل او بود ذکر غضب او سوم اکل او طائفه نصرانیه بهر ثواب چور رسیدن دی بدانا مو خطاب دا ټول په کې لیکلو خانه ان الله يعلم فتيسر الله پیجنی ما يسرون هغه دی پټوي او ما يعلنون هغه دی ظاهروي تاسو چې ظاهر کوئی الله خبردار تاسو چې څه پټوي الله خبردار څنګه تاسو وایي چې دای ته دا مو وایي الله تعالی وایي زه ورته قران کې ووم کنه زه ورته قران کې ووم نو الله وی افتتمعون ايو المؤمنون اتم ساتي تاسو مؤمنانو ايومنو لكم چې دای به ایمان لري د بیان د دلایل او تاسو د دې بیان د وجنه نه نه نه ایمان نه لري دا دوره خبيسان دي ښا دا د دوره خبيسانو الواد دي د ایمان نه لري اوس بل نقصان وی طالبانو اکاذیب د دروغو کیسه دا خلکو دا د اعظم درخانه کیسه کې دا چالي دي سره سو یوسف خان شیربانو خو سې جوړ کړی خرافات دي الا امانیه مگر کیسه محرفه تحریف کوي ځان نه یو کیسه جوړ کړي خیالي پولا او پخې وانهم انودا امیان الا يظنون مگر ګمان کوونکو په علماء باندې ان العلماء لا يحرفون علماء تحریف نه کوي دا مونږ ته دې ټیک وایي غیب ورته دا قصې می سي کولې ښا اسی قصې به ورته کولې نور به ورته سوي خدای ته تورات دا وګدي وګدي قصې کولې امیان قصو ته ډیر وخت کیږي قران ته وګ نه کیږي قصو ته ډیر وخت کیږي دا دې خو دې فويل للذين عذاب د پار دا کسان یكتبون الكتاب چې لیکي کتاب به ايديهم فلاسن المحرفتا لا تحریف لکی اغراتا عذاب دی ولا د ولا عذاب وركم انهم لا آه، وبيل الذين يكتبون الكتاب بايديهم فلا سن محرفه تحريف كي غلي کی اغینا غا حق آیات رجم آیات مسله تحویل د قبله او آیات رجم صفات رسول پاک هغه به تن لرک ثم يقولون بیا به ویل الامیون امیان ته هذا من عند الله دا د جانب د الله تعالی نه دا حکم راغلی دی دا الله د جانب نه دی دا حکم راغلی مونږ لار سره اړی بل شاله نه وای هلی مال طریقې ول جوړې کړې دي خانه دا د عربو نه په یو شکل خلی سو په بل شکل خلی فویل لهم عذاب د پاره دی مما كتبت ايديهم اغنى چې لیکي لاسونه دی المحرفه دا تحریف لیکي وویل لهم عذاب دی لرا مما یکسبون دا غل چې د کسب کوي من اغواء الامیین دا هغه گمراه کول د امیاننا لقصد المال د پاره د قصد د مال په قصد د مال سره چې موږ جمال حاصل شي ډیوټي پیو لګي الا دا به کوئی دا به کوئی دا به کوئی د مال لپاره ما ټوله غاړه ته ګوري مال مال ټګي کوي وای شوي دې د پاره او د غیر او باطل دي خو چې مال ورته حاصل شي الله یې نشته د قران هغه دغه نشته د خانه ذکر خو دې وجه خوان رنګ خراب شکنه فویل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم عذاب د پاره مما يكسبون چې دې کسب کوي دا خو ته خلک گمراه کوي نشا ورته ویل دا پر دې مالونه دا حرام دا خو پر دې حق دی نو دی به خیر دی من به دوزخ ته دوزخ کې سلوي خره دی یا ور دی به وقالو وی بدی چې چا ورته وی دا پر دې مال یا ظلم یا دا یا دا وی خیر دی ور دی به یا با سلوي خره دی وقالو وی بدی لید لن تمسن النار هرگز به مسکه موږ اور دی به دا جواب جوړ کړه دا به جواب جوړ کړی ته الا ايام معدودات مگر ايام معدوده یو سوره دی به مونږه دوزخي ورغي زمون بلارانو د دنیا عمر وزر کاله دی ا د زر په بدل کې به یو ورځ مونږه زو یا زمون بلارانو د سخی عبادت کړو سلوي خره دی نو سلوي خره دی به مونږه فلن يخلف الله عهده هرگز خلاف نکي الله د وعده خپلنا الله خو یو کتاب کې دا نه لیکلي نه په تورات کې نه په انجیل کې نه په قران کې ام ام په الله لم تتخذ نه لني ولي ولكن ام بل تقولون علی الله الکذب علی الله وای تاسو په الله تعالی باندې ما لا تعلمون صحته هغه چې نه پويږي په صحت دا غي باندې په صحت نه پويږي خبره کې دې ځان له یو روایت جوړ کړو طالبانو هیڅ چا دا نو جوړ کړو به دې آرامیانو نه د من اسرائیل دور آرامیانو دې ځان له دا روایت جوړ کړو سر روایت جوړ کړو عن يعقوب ان الله عهد الیه الله يعذب بنيه الا تحله القسم منګه جواب کو دا من غلط غلط دروغ وای دی دا موضوعي غلط دی دروغ وای د ځان نه جوړ کړی دی دا غلط دی دا د ځان نه جوړ کړی دروغ وای نه چرته په کتاب کې دا نه راغلی رسول پاک خپل لور ته سوی چې د یعقوب علی السلام نه پیدا دي نو هغه نه عذاب د یعقوب علی السلام نه چې پیدا دي یو پکې پیغمبر دی ا د نور په اتفاق نه په اولیاء دي ا نور یولس اولیاء دي نو په اولیاء کې خو قانون دا دی الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ايګه قانون دا دی باقي توای دې يعقوب عليه السلام الوادم خریته ګورا په سارا شپې ته ګورا توس کوم ځای نه را لید یعقوب علی السلام ته نسبت کې وښوي هاي باندې رد کو دین مراد الواد سلبیه دی لا اولاد الاولاد نه الواد الواد بیا هو ټول دا وکيو چې موږ د یعقوب علی السلام الواد یو بل بوج د آدم علی السلام الواد بل بوج د نوح علی السلام الوادم ټول به جنت ته ځو پیغمبران سره وعده کړی دا دا نه دین مراد الواد سلبیه دی ښا نه الواد الاولاد نه دا غي الواد چې د اخیره پورې راځي تفسیر وایي تاسو جوړیږي ځان نه روایت جوړوي ما لا تعلمون صحته ام تقولون وای تاسو په الله تعالی باندې ما هغه درو هغه روایت لا تعلمون صحته چې نه پويږي په صحت داغه تا ته صحت نه معلومه روایت بیانوي ځان نه الله په رد کوي قال تعالی ليس كما يقولون بلا او من كسب سيئه چا چې کسب وکړي سيئه سيئه یو ګناه یو کړ شرک یو کبل الله تعالی یو دوی مدار صغیرتن التحريف سوغي لا يوكو تحريف يوكو ګناه يوكو هغه لوی وی وړوکی وی کفر وی شرک وی او احاطت به خطیئته احاطه وکړه په دبانی هغه ګناه ده دو یعنی هغه حرام حلال غني او احاطه وکړه په دبانی ګناه په حرامو کې مرشو په ناجایزو کې مرشو حرام ته حلال وای احاطت به خطیئته احاطه وکړه په زمانه خطیئه ای مات علیه پاغه ګناه کې پاغه باندې لاړ فاولائک اصحاب النار دا صاحبان دور دي هم فیا خالدون ادی په پدی اور کې همیشه وي الله قانون ذکر کړي بلا من کسب سیئتا چا چې وک سیئه سیئه لوی ګناه وړو کې ګناه ټول ته وایخه سیئه شرک وکړو کفر وکړو هر ګناه یې وکړو واحاطت به خطيئه احاطه وکړه را چا پیر شته دنه هغه ګناه ده ایمات علیه مسلم مرچ پاغي کی او هغه حرام حلال غني حرام ته حلال وای فاولائک اصحاب النار دا صاحبان نور دي او فیا خالدون ادیب په دې اور کې همیشوي هر چې تاسو یې ببي تفاوت را اس کو جاتا ستاسو د دې په میان کې سوره تفاوت دی الله وای اوس بشارت ورکي توبه وباسي دا الله دې رحم ته وګوري بشارت ورکي توبه وباسي کم وختو دنیا ختمه دا و ختم دی راشي توبه وباسي او په خپل وعده د الله سره چې کوم وعده کړی دا د الست بربکم لک شي پاغي باندې والذین بشارت یا کسان چې ایمان راوړل دي وعمل الصالحات او عمل صالح کوي په ایفاق او وعده باندې کوي امتثال داغي کوي ناسخ او منسوخ مني قبول کیغه وعده او پاغه وعدو باندې کلک اوسی ایمان عمل صالحا جنت دوزخ بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فاولئك اصحاب الجنه دا صاحبان د جنت دي هم فيها خالدون ادیو په دې جنت کې همیشه وي په خلاف د بنی اسرائیلو غیب جا غیب جهنم کې لانه مفسدون من ابه دې مفسدان د پلارانو نه خبيثان دي ام مومنان په جنت کې همیشه وي همیشه بیا بوډا کې دل نشته نا جوړ کې دل نشته وتل لا يبغون عنها حوالا بل طرف ته جنت نه رفتن نکېږي نه رفتن کې ښا الله دې مونږ تاسو پر رحم باندې بوزي نو ګورا طالبانو نن تاسو ته د سورت بقر وجه ښکارا شو چې ولې د سورت فاتحین بعد سوره بقر راړ دا وجه دا ده چې د سورت فاتحه علم بتا تخکارا شي په سورت بقر کې اوس په کې ته محنت کې خواري کې کال په کې تیرې لس کال په کې تیرې د دین به ونی خانه دومره لوی علم د پکې خدای دې مونږه تاسو لا استقامت راکړي په بقره باندې پوښوي کنه او بعضی وای چې نه دا غوا ځان لا لاله شي او مړ ځان له شي ګران ده نو ګرانیږي نو ګران هغه ګران ویل شي نو یو وای دا کیسه جدا جدا ده دا یو کیسه ده دا یو کیسه ده دغه ته لوی تفاسیر وای كانوا يطلبون البقرة الموصوفة 40 سنة اي سلويخ قال اخواكتا دقه قول لتفاتير جواب نه ورغی او دا قبلګار رحمت الله عليه دا جواب کړی بل چا نه کړی وردا یاد ساتي بل یو مفسر دا نه کړی ښا دې مطلب دا نه دی چې غوای کتا فند حکمت دا علم کا تسلویخ کالا سلویخ کالا کې د یو داسې مسله پاتې نشو چې دې ته بیان نشو هغه ورته اونوي الله دې په تاسو موږ له علم د قران راکي علم د حديث دې راکي علم د فقه دې راکي ټول فنون باندې الله تاسو دا ټول فنون خادمان د قران دي خدای دې مونږه تاسو له علم راکړي استقامت راکړي الله دې رضا شي طالبان علمونو کې الله برکت واچي الله دې زموږ اساس استقامت وکړي خیر دارین دې راکړي دعا وکړي طالبانو الحمد لله رب العالمين دا رد سبق مقرري ورقه دا زما اختیار کوم نشته تاسو اختیار کوم نشته دا رد رد مقرر سبق دعا وکړي الله تعالی دې تاسو دې زونو کې دا سبق کینی او تاسو ته دی الله تعالی خو آسان کی او خدای پاک تاسو ته د دې فائدې ورسو او الله تعالی دې مونږه او تاسو د هر قسم ظلم زیاتینا په خبرو کې قولا فعلا بچو ساتي او علم د قران دی الله مونږ لراکی خدای دې زموږ استاد استقامت نصیب کړي الله دې ټول له خیر ورکړي طالبان دې الله خوشاله ساتي مریضان دې الله شفا ورکړي قرضداران دې الله د قرض نه خلاص کړي الله تعالی دې مونږ تاسو له خیر راکړي دا زموږ دوستان راغلي دې ته دعا وکړي الله دې ټول حواجتونه هغه برابر کی دی له الله عزت ورکی د دې اکابر مشران دی الله ټول وبخي الله تعالی دې د دنیا د آخرت خیر ورکی الله دې زمنګ دوستان احبا ټول خوشاله کی اسوک طالبان امداد کی الله دې دغه امداد کی الله تعالی دې موږ رضا شي ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه مجاهدین دعا وکي مسافرانو ته دعا وکي الله تعالی مسافران خوشاله دا مسافران ډیر لړی نری خدای پاک دی ولا ټول حاجتونه برابر کی او الله دې خوشاله ساتي مجاهدین امداد دی الله وکي الله دې زموږ د مل حفاظت وکي الله تعالی دې ټول له خیر ورکي بعضی دوستانو دعاګانې غوښتي دعا ورته وکي مشکلات دي الله دې آسان کړي ربنا تقبل منا انك انت